د دې فرعون نوم سو نو یو ابن ریان من بنی عملیق ابن لاوز ابن ارم ابن سام ابن نوح وکړه چې د ستور نه مونږ ته دا معلومیږي چې داسې بنی اسرائیلو کې به یو ځوان پیدا کیږي او ستانه به دا حکومت اخلي نو فرعون د ماشومان علی الاول شروع کړل چې څوک پیدا نشي یو دا چې فرعون په مصر کې بادشاه وو خو لکه بنی اسرائیل په زړه نه دی ورته وس نه رسېده یعنی دا یې خوښه نه وه چې فرعون د بادشاه شي او کوشش یې کو چې الله موږ له وس راکړي نو دا حکومت به د ده نه نو فرعون په دې پوهېده چې بنی اسرائیل زما خلاف دي او دوی زما سره ملګرتیا نه کوي خو د مجبورۍ نه را سره ناست دي نو د باغی سره ظلمونم کول سخت سخت کارونه به پکول او اخر کې دا سوچو کې چې کدی دا نوجوانان دا بډاګان په کمزوري دي خو کدا نوجوانان راوچت شي نو حکومت برانوالي نو بچي را لاولې شروع کړل او بل چې هغه د ټول نه اصح خبره ده هغه ابن کثیر په تفسیر د سورته قصص کې لیکلی ده دې ځای کې نه ده او تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه په دې آیت کې لیکلی ده چې اصل کې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سره بیبي وا هاجر رضی الله عنها د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سره بیبي وا سارا رضی الله عنها نو دا په دې لار باندې تیرېده او دا بیبي ور سره نو دا بادشاہ دا فرعون چې کومو د دنی کو او هغه په هغه وخت کې بادشاہ او دا خما تاسو چې فرعون د مصر د بادشاہ لقب نو دې ظالم بادشاہ به داسې کول چې کله به یو زنانه یو خاون سره روانه وه نو د هغې بې عزتي به یې کوله او چې به ښکلې وه نو دا ښکلې زنانه وه ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغه په دې لاره تېرېږي نو د ده فوج ونیو او ته وی چې دا زنانه به بادشاہ له بوزو نو ابراهيم عليه السلام نه تاسو کې چې دا ستاسو ده نو کاغه ورته ویلو چې دا زما بیبي ده نو بیا به عزت کوله دا وی نو ابراهيم عليه السلام توریه وکړه توریه دا چې ته داسې خبره وکړي چې مخاطب هغه یو مطلب واخلي او ستاسو ځل کې بل مطلب وي نو ابراهيم عليه السلام وتوي هذه اختي نو اخت په عربی کې مثل تم وي او اخت په عربی کې خور تم وي نو ابراهيم عليه السلام دا زما مثل دی یا دا زما خور د خودینی انما المؤمنون اخوه نو داغه ته دا مرادو او د بادشاہ او داغه د قوم ته دا مراد شو چې دای خور ده خو بیا دې ظالم لکه هغه زنانه ته بوتلا کله چې بادشاہ خواله بوتله نو بادشاہ چې کله اراده وکړه چې دله په غلط خیال لاس نږدې کی الله دا هغه بدن شر کړ نو بادشاہ باندې رو براغه او هغه پوه شو چې دا خو څه پاک خلک دي نو دا اراده پرې خو دا دی واپس کړه نو چې دای واپس کړه ابراهیم علی السلام پریشان دا بیبي چې دا دا چراله نه ابراهيم عليه السلام ته تاسو کو چې تاسو سره نږدې شو ناغه وته چې مال لاسم نه راوړې زال الله دا غنه محفوظ ساتلې ما ابراهيم عليه السلام هو غیرتی شخصیت او هغه د پر دغه ډیر و اړیر پریشان الله د تسلی د پاره هغه ته دا راولېږل چې مه پریشانه کېږه دا ظالمان دي ستا په نسل کې ستا په اولاد کې به الله دا څوک پیدا کړي چې د دینه به دا حکومت والي نو ابراهیم علی السلام دا خبره خپل بیبي ته وکړه بیبي بی خپل اولاد ته وکړه دا سرورو دا خبره شروع شو نو چې کله شروع شو د دې فرعون په دور کې دای نو سې کې دا د فرعون دا خبره ډیره مشهوره شوې و د موسی علی السلام دور بیا نو د بیا ماشومان په دی وجاله لول چې دا خلک دروغ نه وي او سره چې هغه سړی پیدا نشي چې کوم ابراهیم علی السلام یادو نو بیا چې ماشومان لالول نو چا ورته ویل چې دا حکومت به سوخي چې ته نارینه لاله او صرف خزه پاتې کیږي نو بیا دا سوچو چې یو کال به لالو یو کال به پریدو ځکه کار کال لالو په ټول نسل و ختم شي کنه نو بیا به یو کال ماشومان علالول یو کال به نه علالول نو هارون علیه السلام مشر و دا په هغه کال پیدا شوی و چې په کم کال باندې فرعون ماشومان نه لالول نه خوبت شو موسی علیه السلام کشر و دا په هغه کال باندې پیدا شوی چې په کم کال باندې فرعون ماشومان لالول نو مور پټ کړ او چې پوه شو چې اوس نورې پټولې نشم نو سمندر کې پرې خدا او الله نه د فرعون کور ته بوته نو د فرعون په کور کې الله پاک دې بچ کړه لاله ولنا او هغه وساته هغه حکومت الله داغه په لاس وران کړ خو لکه دا د فرعون په کور کې وللوي کړ نو هغه ته اشاره ده و اذ نجیناکم من آل فرعون کله چې خلاص کړی وي مونږه تاسو د آل فرعون نه دویم و یستحیون نساءکم بی حیا کول به زنان استاسو باقاعده د زنانو چې کاپې کو چې د کمې زنانې به حملونو داغې نوم به د ځان سره ولیکا نو بیا دا غیر حمل باندې شو پټولې چا په بدا خود ته ومن سره کاغذ کې باقاعده دا غې به چې کاپ کولو دا څومره بی عزتی و زنانه به مسره نوي سړو بکو چې د فرعون نه بچ کړي دا د الله لوی نعمت دی بنی اسرائیل د پاره د دین بل لوی خوشاله ورځ نه و چې دشمن یې غرق شو او دوی ته فی ذالکم کی اشاره شي ذبح الاولاد تا نو فی ذالکم په دی لولو د زامن استاسو کې بلا ان امتحانو بلا بیا په معنا د امتحان امتحانو من ربکم طرف در استاسو عظیم لوی د دې نه بلوي امتحان نور څنګه چې ستا دشمن ستا مخامخ ستا وړوکه ماشوم را نسی او هغه لالي او ته ورته ګوره او ستا وس نه کیږي لا دا سر چې ته ول په خپل لاس باندې د کور نه راو باسي ورشه بچی راوړ او بیا ته ودرېږي واغې لالي نو دا د دین بلوی عذاب او امتحان سو نو معنا دا بچی علاله ور تاسو د پاره ډېر لوی امتحان او که نجات ته اشاره شي چې فرعون می غرق نو د فرعون دا غرق کېدل او تاسو خلاصېدل تاسو د پاره لوی نعمت شو بلا په معنا د امتحان مرضی په معنا د نعمت مرضی ما دواړه معنا غانې وکړي دلته هم اختصار دی فرعونیانو مشوره وکړه چې دا بنی اسرائیل ختمو دا پس دا دا ګوره د ماشومان ولا لول چې وکنه دا قران خو صرف تا ته ایز ایز سره جدا جدا واقعي ته اشاره کوي آیت خو یو بل پس لګیدل دي خو دې مینس کې ډېرې فاصلې وي دا د موسی علیه د فرعون د ماشومان ولا لول چې نو دا د موسی علیه السلام د پیدایش په کال کې هغه زمانہ کې او دا نجات چې نو دا د موسی علیه السلام لوی شوی دی پیغمبر شوی دی بیان فرعون ته کړی دی چې هغه نه دی منل نو بیا الله دې غرق او بنی اسرائیل الله بچ کړ دا اخیری حالت دی بیا و اذ نجین و اذ فرقنا بكم البحر کله چې جدا کمنګا په سبب تاسو باندې یعنی په سبب د نجات تاسو باندې البحر سمندر لرا فانجیناکم پس لاس کړه مونږه تاسو اغرقنا غرق مونږه ل فرعون ال فرعون وانتم تنظرون تاسو ورته قتل فرعونیان ویل دا بنی اسرائیل ختمو نو دوی ورپسې ولګېدل موسی علیه صلوات و سلام هغه ته چې دینو بنی اسرائیل وی چې سو کوی سي روان شو سورت شعراء کی تفصیل وګورا آیت نمبر وګورا 152 په خاریو کې حاشرین جمع کون کې لختر لرا چې شابه ټول راوړ شي چې راغونډ کړل ماغي ته وي نه هاولای لا شرذمتن قلیلون یقینا دا کسان خامخا یو ډل د لگا و انهم لنا لغائزون او یقینا دې مونږ لره خامخا غوسه کون کړي مونږ غوسه کوي بنی اسرائیل هوتی نو دی ورپسې شو او با سلمان دی فرعونیان لره د باغونو د چینو نا و کنوزینو د خزانو نا و مقام کریم او د زینو خیستاو نا کذالک الله وی دا شان کار کو مونږه و اورسناها بنی اسرائیل په میراث باندې ورکړل مونږه ایلره بنی اسرائیل ته فاتبعوهم مشرقین قال نو موسی علیہ السلام ته وکلا چرم دا سندا انما ای ربی سیهدین یقینا ما سره زما رب مرګره دی خامخا ما ته ولار خی فاوحینا الی موسی فسوح وکړم موسی علیہ السلام ته نظر بعصا کل حجر بحر دا چې وه په امسا خپل باندې البحر سمندر وانجینا موسی و من معه اجمعین خلاص کمن موسی علیہ السلام او هغه څوک چې دا غسر او ټول ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق المرستنو لرا بنی اسرائیل پوری شو او فرعونیان اله میاست شو او الله په سمندر را خلاص کا او ټوله پکې ډوب کړل دلته تفصیل شو خان د پنځپیر شیخ صاحب رحمت الله علیه هغه به فرمایل وې د مناطق او یو مشر دی محقق دوانی او هغه به ویل وې کله کله دا ډیر علم نه دا د انسان د هلاکت سبب شي لفظي معنی ته وګورئ غر کړل منګه آل د فرعون نو فرعون خو نه یادې کړ آل د فرعون الله یې منګه غر کړ نو آل د فرعون ډوب شوی دی فرعون نه ډوب شوی ځکه چې قانون دا دی چې آل مضاف دی فرعون مضاف الیه دی او حکم چې دینو دلته چې مضاف ته وشي نو مضاف الیه ته شامل نه لکه مثال به څنګه لکه ته چې جاءنی غلام زیدین جاءنی غلام زیدین د دې په پښتو کې څه معنا ده زما خوا ته راغلو غلام د چا د زید د دې اوس دا معنا نه ده چې زید هم کې اوس راغلی د دې مطلب دا دی چې د زید غلام راغلی زید نه دی راغلی نو دلته وی و اغرقنا آل فرعون نسبت د غرق آل ته وشو نو من غرق کړي دي آل فرعون نو آل غرق دی فرعون نه دی غرق خدا قاعده په دې ځان پوه کوي دا یو ټکی ځان سره یاد کا یو د اهل یو د آل آل او اهل کې فرق دی اهل چې کله حکم د نسبت شي اهل ته یعنی مضاف ته نو مضاف الیه به مراد نه او آل کې دا حکم نه دی آل کې به مضاف مضاف الیه دواړه مراد دا یاد شي اوس هغه به ویل شیخ صاحب رحمت الله علیه چې یو خو خودم لوی محقق ځان ته ویو خو بل خو غریب لنیم قران هم نه ورته کنه چې نور آیاتونو کې ملکتلې وي سورت یونس له وګورئ انت د فرعون دا کلمې به تاسو وګورئ نه په آیت وګورئ سورت یونس سورہ یونس سپارو گورے یو لسما او آیت نبی بغیا و عدوا د وجه د دشمنی او د زدنا د وجه د زد او د دشمنی نه حتا اذا درکه الغرق تر دې چې کله را لاندې کده فرعون لرا دا هو ضمیر د واحد ځای کنه اوس په کې آل مال نشته ډایرک فرعون یادې پنځپیر شیخ صاحب متذله العالی به فرمایل دومره وګړه کلمې ویلې ده چې د ظالم جز کو نه وګړه ساوه سړی خو په یو سا کې ویلې هم نشي ها دا کلمې هم شروع کړلې خو پیدا ولا ورنکړه امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ما ایمان راوړې دې شان دارې نشته بل الہ بل حاجت روا مگر هغه ذات چې ایمان راوړې دې پاغي بني بني اسرائیلو مکه یو الله دې او زېما د غاړه کې خودن کو نه دغه الله تا اوس ایمان پیدا نه ور کوله آل انا فقد اسویت قبلو ورته ویل شو آیا اوس ایمان راوړې او مخکې نه پرمانی کړې وا معنی به بیا په خپل ځای کوو لتكون لمن خلفك آیا دې د پاره چې شی ته داغه چا د پاره چې رستستان دی او نه خام نو فرعون دوب دې دې ځکه وي په خپل ایجاد رکه الغرق راځي سورته بنی اسرائیل پنځل لسمه سپاره کې وګورئ یو سل درې مې راکې او بیا ځان له وګوره چې فرعون ډوب شوی دی غرق شوی دی سورته قصص سلوختم آیات کې بیا راځي سورته زاریات سلوختم آیات کې راځي او سوره نازعات پنځشتم آیات کې راځي د ټولو نه دا معلومه شوه چې فرعون غرق دی فان جینا کوم پسلاس به منګه تاسو اغرقنا غرق منګه ال فرعون ال فرعون وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل چکل ډوبېد کنه نو دی وته قتل او دا ډیره مزه کوي چې دشمن ستا مخ کې هلاکیږي نو لفن کې سړی چې ما خو لګیدلې وې او چې پټ هلاکیږي نو هلاک بشي تا ته به خبر راشي ولکه سړی زړه پوره نه یخي نو الله ولا په داړه یخو چې تاسو تماشې ته ودرېږي او چې دوی دا غوپې وي او ته ګورئ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلًا وګورئ فرعون چې کله ډوب شو غرق شو بنی اسرائیل پاتې شو اوس دی بنی اسرائیل له یو قانون ضابطه حیات یو کتاب پکاو نو الله پاک موسی علی السلام ته ویلا چې تراشه کوی تور تا او چې لب تیر کی او دا غي نه بعد بدل یو کتاب درکم بنی اسرائیل ته باغه بیانې نو دا بنی اسرائیل عجیب خلک موسی علیہ السلام کوه تور ته لاړ او دا تمهید دی هغه درې نعمت ته چې الله ول کتاب ورکړو نو چې موسی علیہ السلام کوه تور ته لاړ نو دې ګوره د سخی عبادت شروع کړ عجیب خلکو کنه الګه خلاف په خو تاسو نه دی او چې شوی د سمندر دا غلون دی دونه اله اله پورې شوی او تاسو سره پورې لکه خپل الہ نه پیژاندل نو پدې کې تمهید دې هغه درې مې درې نعمت ته چې الله کتاب ورکړو د بنی اسرائیلو هغه شرک او دانګي کمزوري د ایمان هغه ښکارا کوي وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلًا کله چې وعده کړې و موسی عليه السلام سره د سلويخت شپو ثم تخستم الاجلا بیا نیولیو تاسو سخیلره من بعده پس دتلو داغنا په خدای توب سره خطش سخینه ول ګنا نه ده دای د سخینه الہ جوړ کړو وانتم ظالمون او حال دار چې تاسو وای مشرکان دلته کې یو خبره واوره دلته وای و اذ وعدنا موسی 40 ليله دا شپې اصل کې سلويخ نه وي سورته اعراف کې د دې تفصیل بیا را روان دی دا ټول شپې اول وی دیر شي نو چې هغه دیر شي پوره کړي نو لسه و سره بیا نور سیوا کړي څو شوي سلوي شوي سورتي اعراف آیت 142 وګورئ الله او ته یو میاش یاد کړي و تیر شپې واتممناها پورا کړي مونږه لرا په عشرن فلس نور سرا فتم میقات ربه 40 لیلا پس پورا شو هغه وخت مقرر درته د سلوي شپې سلوي شپې بیا په تور کې تیرې کړي وي او دا بیا دلته په تفصیل کوو چې دا دیر شنه ولې سلوي شوی اب بیا خپل ځای کې راشي نو موسی علیہ السلام چې لار وقال موسی لاخيه ویل موسی علیہ السلام خپل ور هارون هارون علیہ السلام ته اخلفني نائب شه زما خلیفہ شه زما په قومي زما په قوم کې واصلح د اصلاح کوا ولا تتبع تابعداري مکه وسبيل المفسدين د لار د فساد کوونکو هارون علیہ السلام قوم تفریح ول چې تبدل اصلاح کې نو ګوره دای څه چلو کا موسی علی السلام چې کوی تور ته لاړ نو دته خو تفصیل نه دی تفصیل به بیا سورته اعراف کې او سورته شعرا کې سورته قصص کې دي سورته کې راځي توها کې دی کی یو سړی او سامیره دا ټول فساد هغه کړو فرعونانو زیورات بنی اسرائیل سره پاتې شو او فرعونان خو هلاک شو نو دا تر ځان سره گزر جوړ کړ چې دا ناروا دی او دا لکه فرعونان د دې له لاسه هلاک شو دا سره ټول مال راغون کړي نو زبدل چې دینو تاسو به اخلاص شي او کې به واچو مو بس وسی نو بنی اسرائیل سادهګانو ټول نه سره غون کړل چې غون نه کړل نو هغه په اور کې ګرم کړل او ویلې کړل نو دا غینه د سرو زرو څخه جوړ کړ نو چې سخې ته جوړ ک دا سخې په داسې طریقه باندې جوړ ک چې دا نور خو سره خو مینس کې ډډ شاته په کې سورې او مخه تخله باندې سورې دا سی یو سیزی په کې ولګاو لکه د شپېلی کې چې لګېدلې باجه کې لګېدلې سپرینګ ونه په کې لګاول نو دې شانه چې اواز لپاره د خپلې به وطن وای به یو اواز کو دا هغه غړېدل به وته وای زمو خدای مونږ ته ناری وای نو دا سامری دا کار کړو موسی علی السلام خواته الله وی وایز وعدنا موسی کله چې مونږ وعده کړو موسی علی السلام سره 40 لیلا د سلوي تشکو ثم تخصتم العجلا بیا نیول او تاسو خلاره په خدای توب سره دلته بدا ټکی راو باسي ثم تخصتم العجلا الها یاد که هغه وخت، دا اوس هغه دریم نعمت، ايتاء الکتاب، کله چې ورکړه مونږ موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب، کتاب نه مراد څه شی دی؟ تورات شریف والفرقان او فرقان، نو فرقان نه څه شی مراد شو؟ زه کتاب نه خو مراد تورات شو. نو دلته توجه کوه د فرقان نه مراد تورات دی او دې ته د علماو په اصطلاح کې عتب د یو صفت په بل صفت ویل شي چې یو صفت یو یو نوم یو الکتاب نو دویم نوم یې سره الفرقان کتاب هو تزکوي چې دا المکتوب الجامع لیکل شوی جامع کتاب او فرقان ور تزکوي چې دا فارق بین الحق والباطل وو دې کې د حق او باطل په منځ کې پدې کې سم فیصله او جداوی به راوستا یاد کتاب نه مراد تورات او د الفرقان نه مراد څه شی دی هغه دا هغه نصرت چې الله موسی علی السلام له ورکړو یا فرقان نه مراد معجزه و چې امسای دریاب لر اخلاص کړه او ټول دریاب پورا په میز دوه ټوټې شو دا اوس څلورم نعمت چې عفو عن القتل نه کله چې وی موسی علی السلام خپل قوم ته زما قوم انکم ظلمتم یقینا تاسو ډیر ظلم کړی دی زیاتې کړی دی انفسکم په ځانونو خپل باندې بنت خازکم العجلان په سبب د نیولو ستاسو څخه لاره الہ په خدای توب فتوبو الی بارئکم فتوبو باس خپل پیدا کون کی ذات تا چې کوم ذات د نشته موجود کړي هغه ته توبه وباسه فقتلوا انفسکم وجن یو بل لرا انفسکم لفظی معنا دا د خپل ځانونه نو ځان به یو سړی څنګه وجنی نو دلته به معنا دا کې چې ستاسو د پاره الله ستاسو د جنس نه بیان پیدا کړی تو انسان او هغه هم الله انسان پیدا کړی دا نو دلته دا معنا فقتلوا انفسکم خپل هم جنس چې کوم دی نو هغه څه کوي هغه وجنه ستاسو جنس چې کوم خلق دی معنا یو دا د کفر او شرک والا یو بل راکړي یا انفسکم دا معنا چې دا چا د دې سخي عبادت کړي دی دا ورشي او چې چا نه کړي هغه ټول رواني د دینه بسر نه کټي یاد انفسکم دا معنا چې جلادین تزان په خپل مخې لکې د بنی اسرائیل توبه دا و چې دا غي توبه به ال قبل دا چې هغه بزان ملک تاغي باندې ډیر سخت احکامات الله لازم کړو خان هغه به چې ګوره کم ځای پلیت شو په جامه کې اوس زمون خلک یې وینځل هم نشي کنه نو تا مو تکران کار ښکاری هغه غریبانانو به هغه پلیت ځای ال صفا کېده چې به پکې چي کړی زمون خلک سلورم ایسا وما سلوختم ایسا زکات کې نشي ورکولای هغه به سلورم حصہ مال هغه زکات کې ورکول او هغه خلک چې دی داغي توبه د سینه ولکه زمون داغي توبه بداو چې ځان به وجه او داغي خیرات په داسې نه ولکه زمون خیرات به پاس صحرا کې کی خو د اسمان نه به ور راغی به اوس وځي چې به نس وځي نو نه خبر دا چې دا قبول نه دی نو سخت سخت امور الله پاک پاغي باندې راوستیو نو الله وتوي چې تاسو باندې توبه قبليږي موسی عليه السلام چې فقتل ورفسکم ځانونه مړ کړئ ذالکم خیر لکم عند بارئکم دا کار تاسو غره دي تاسو لپاره پنځ پیدا کون کې تاسو باندې فتاب علیکم پس مهرباني وکړه الله پتا سو دلته کې اصل کې تقدیر دی فتابو الی الله فتاب علی دی الله ته توبه وېستانو الله په دې مهرباني وکړه دلته کې بعض خلک داسې وایي وای بس دی میدان ته لاړل او توري راوغسته والله پاک تیار راوسته او چې تیار رااله نو په دې کې دی بس یو بل په جان د خواري او بس د تیاری سوګر تورې چلاوله او بس غرب سره بلګې د مخې ده نو چې کله تیار ختمې ده نو او یا زره کسان په دې کې مړ شي نو هغه نور ته وی الله پاک اعلان وکړي چې بس نور ما معاف کړي نو ته وای چې او یا زره په کې مړ شو کنه نو بیا ما په کوم ځای راځه هغه نور خو بیا سم غلط وو هغه هم خپل مات ګړ وو دا خبره صحیح نه ده دوی مدا ده د پنځپیر شیخ سے متذل له العالی په هم درس کې ویل چې په دې دومره لږ وخت کې دې دومره ډیر څنګه شو ځکه بنی اسرائیل د چا اولاد دی د یعقوب علی السلام دا خو د یعقوب علی السلام په اولاد کې راتلل د یعقوب علی السلام دولس زامن نو د موسی علی السلام نه تر یعقوب علی السلام سونه خاندانونه تیر شوی دي موسی ابن عمران بن قیس بن لاوی بن یعقوب د موسی علی السلام د پلار نوم عمران د عمران د پلار نوم قایس داغه د پلار نوم لاوی لاوی د یعقوب علی السلام زوی دی نو د یعقوب علی السلام خو دول زامنو نو داغه نه بعد قایس او عمران د دوه پښتو کې دومره دی ډیر شو چې د موسی علی السلام په دور کې او یا زره خو پکې صرف ته چې پړ شو اعلی ژوندی به د دینم کې دي شي بیا ډیر نو ته وایې چې او یا زره پکې مړ شو دا ژوندی مونږ په دې دومره لږه زمانہ کې دومره ډیر نه څنګه شو دا خو کور پسې په کال کې لس لس بچي ور واچې دومره نه سیوای ها نو دا به څنګه دا خبره صحیح نه ده مراغی لیکلی تفسیر مراغی چې بس دلته نه قران د قتل مقدار خودلې دی نه د قتل دا بیان کړی دی چې یو بلې مړک بس دلته صرف د الله د مهرباني بیان دی او د قتل نه قران ساکت دی نو موږ لم سکوت پدې کې بهتر دی صحیح ده اصل خبره دا وه چې الله پاک کله کله انسان له پنیت فیصله کوي بنی اسرائیل تور راوغستی او میدان ته وتل اراده د قتل باندې او چې کله دې د قتل اراده وکړه نو الله پاک ته وې زبس ما دغه شان معاف کړی ها د دې په مثال داسې شي لکه موسی ابراهیم علی السلام چې کله خپل بچي هغه د قط د علالول په اراده باندې سملو او چاړې په د پاسه کې خدا الله پاک ته هغه اجر ورک ځکه دا غنیت خدا علالول او هغه زوی مل سکه بچ کړ نو دغه شان دای د قتل اراده وکړه الله د دې ګناه په اپ کړه او دای د قتل نه الله بچو ساتل دا خسته خبره ده کنه چې اویا زره په کې مړ شو نو تاسو به دا نور خو هم چې نو ټول مات کاندو نو دې کې بچ څوک شو بیا ځکه چې دا مړ کېدل دا نور خو هم د چا بلاس کټو د چا په کې خپل کټو تیارې کې څه پته لګی دا دا تمهید دی مولانا صاحب پنځم نعمت تا پنځم نعمت څه دی باس بعد الموت چې الله ملکل غوړ بیا را ژوند کړل کله دا شان په مړه پراته وې کنه دا به د الله بل نعمت شو بے دبی وکړه نو الله په مرګ راوست دلته اختصار دی خان تفصیل به سورته اعراف کې بیا کیږي ان شاء الله وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى کله چې تاسو وی یا موسی علیہ السلام لن نؤمن لك اچره تصدیق نکومږه ستا حتا نر الله جهرتن تر دې پورې چې وینو مونږ الله تعالی پډاګا فاخذتکم الصاعقه پسونو تاسو لره چغي یا تندر وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل موسی علی السلام سورۃ اعراف 155 کې په تفصیل راشي وختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا ګور موسی علی السلام لره د بنی اسرائیل لړ پوښ کړو خان دی او یا کسان په کې دسی موسی علی السلام قتل چې دا ډېر وخياران او لکه مشران او قابل خلک و ویا ته بلار شي الله نه ما پیو غواړي دې خلکو د سخي عبادت کړي او ګناه به معاف شي پکې الله به رضا شي نو حالت چې موسی علی السلام الله سره راز خبرې وکړي نو دی ورته وایي چې نه مونږ یې خو نه منو مونږ ته به هم الله ښي چې مونږ ته الله مخامخ وښي بېدبي شروع کړه دی بولیو چې دی به الله نه معافي وغواړي دی له به الله بخښنه وکړي نو هغوی نور هم ګډې وډې وویل دا باید سړی په بعض ځای چې پوځي ځان له به کار ګوري زموږ یو ملګری ماما یادوو د ماما ته زه وایم چې ماما ستاره خسته پوزیشن دی چې خلک ته ظاهر کې ګوري کنه بس داسې مرغوب شي دنه دا شکل دې داسې برابر دی خماش الله باډې نه خسور کې خو ماما ته یو مهرباني وکړه چې خبره مکو ته چې کله خبره وکې نو ستاره پوزیشن کونی بیا خلک وایي دا غلو کما کله ځکه خبرې ټوله ګډې وړې کې کنه نو چې ته دا خبرې شروع کې نو ستاسو ټول پوزیشن خراب شي که ته خپل پوزیشن بچ ساتل غواړې نو ته بس خاموش شي او دې صبرېږي نه نو کده زه ډیرم خزه له بوزه ما خدای خپل پوزیشن خراب نو دا بن اسرائیل او بالکه ته په آرام کې نه کنه نو دې خپل پوزیشن تم ډور کړ موسی علیہ السلام ته وی چې خمنګ ته الله وخیر په دبی شروع کړو الله په تندر نازل کومړ شو چې مړ شو نو موسی علیہ السلام کله سر لځي او کله خور لځي خدای پاک تر فصل جواب اوس خو به مال مسله جوړ شي وای بچ دا خو موسی علیہ السلام خو په سیر راوړل دی او دی او دی او دی اول ته بوتله والله پاک دی چې ټول ملکه دا سره د دم رضا وا نو مال په کلی کې خفګان او پریشانی جوړ شنه به دعاګانې شروع کړې نو د موسی علی السلام په دعا الله پاک بیا را ژوند کړل نو هغه ته اشاره کوي ها چې ګورم مړوي خو بیا مې را ژوند کړی نو اوس شکریا ادا کوي ګرام تر دې پورې چې وی نو مونږ الله جهرتن من دې دا قول چې دې نو پډاګه باندې کو ستوريه موريه پکې نه کوله کنه ها جهرو به ذالک القول دا خبره خپډاګه کوله د سپډاډا سره باندې لکه چې د پلا حکومت کی چتا کنه داسې لګیاو دویم دا جهرتن دا صفت دې د نارا د پاره حتا نار الله جهرتن تر دې پورې چې مونږ وینو الله جهرتن پخکارا پډاګا اسی ورته نه وی چې هغه وریز نه خو پټ نه ود دې پر دې نه خو دې نه چې مونږ یې خصه پاسو تر وینو لکه پډاګا نعوذ بالله فاخذتکم الصاعقه فسنوا تاسو را صاعقه تو تندر یا چغی صاعقه نه دلته مراد مدارک وی الموت مرګ پر راغی او یاد ده چې جاء نار من السماء فاحرقتهم د اسمان نور نازل شو ټوله وسوځول وانتم تنظرون تاسو قتل دی عذاب تا کله چې را روان په تاسو کومنده هم دنه شو نشوي بچ کې دی ثم بعثناکم بیا را پورته کړی مونږه تاسو من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ د مرګ نه پس بیا الله را ژوندې کړی او دا سورته اعراف کې به بیا راشي ها 55 155 آیات کې د موسی علی السلام په دعاګانو باندې الله را ژوندې کړو او تا تماویلو بقره کې ودا سي واقعات راځي نو دا غاوله واقعات چې په دې دنیا کې الله مړي بیا څه کړی دي را ژوندې کړی دي خان او سور کړي و مون پتا سبحانه وریاض وانزلنا علیکم المن والسلوى اور علی گلی مون پتا سو ترون جبین او مالزان تورې هم نه را کړې هو بس الله ډېر مهربان دی دې ستوره کړې و چې الله ورله ګوره بیا په نعمتونه کې الله عجیب رب دې کنه خلک خلاف کې بیا په الله انعامات اصل کې د موسی علیه السلام په دور کې د دین عمالقو یا د جبابرو دا بیت المقدس او دا علاقه ټول قبضه کړې وي راغي وی راځي چې ور شو دینه وتل هغه ته فذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون ته لاړ شه او ستا رب چې دې نو ستا امداد کوي هلته وجنګېږي او موږ به ټول دلته ناست یو موږ د سره نه ځو نو نه تلل که نه نو الله ورته وایي دا ځمکه به په دې باندې او په دې میدان تیه کې به پراته میدان تیه یو دومره لوی میدان و چې علامت بالبصر څومره چې بد نظر لګي د بشار و صحرا و په دې صحرا کې دی وو او چې دوی به روان شو چې زو د دې ځای نه کنه نو ټول ورځ شپه به مزل کو خو چې چرته به دمو کړل او سترګې به پټې شوې بیا به چې قتل کم ځنه روان شو بیا ولته پراتو بیا به داسې وته تي نشو نو حضرت موسی عليه السلام ته چې په دې ځای کې اوسینو دې نور سبا سره ځکه ونم نشتا او په دې ځای کې چې دې نو کوم نشتا خوراک هم نشتا سکا کوم نشتا سبا نو هغه ول دعاګانې شروع کړې داغه په دعا وظللنا علیکم الغمامه سوره کړو مون پتا سو باندې الغمامه وریاز وانزلنا علیکم المننا اور علی گلی مون پتا سو باندې المننا ترنجبین والسلوى او مرزان تفصیل به د دې بیا په سورته مائده 24 آیت کې راځي ها نو د بار د نور د پاره خو الله وحی اس په سور کړه خوراک څه شي نو نو انزلنا علیکم المن والسلوى را لګل مون پتا سو المن ترنجبین والسلوى مړزان من ستوي ترنجبین امام مجاهد وی لکه د چاولې په شان سپیر سیس وو او څوک وي د غبین په شان وو ابا لکه داسې د نه واوري را ورې دخ کنه او دای برا غونډو او خوړه به او څوک وي دا خوږیو بوي دا من او یا بعض علماء وی المن جميع ما يمن الله به على عباده ټول رسو چې کوم احسانات الله په خپل بندگانو باندې کړو پای کی چی کم دی نو څه فصل مسل بنده نی کرلی ځان نی ستړی کړی والله په انعاماتو کی خو اسان او مشهور معنی وانزلنا علیکم المن نار علیکم مم پتا سترون جبینا وسلوا مرزان یا هو بدا مرزان راتلل او دای برانی ول وړل په خول او یا به تیار په خول راتلل کلو من طیبات ما رزقناکم ان قلنا لهما دا مقدر رو باسي موږ دې ته ویلو خوري د پاک واغې نه چې رزق درکړې دې موږ تاسو ته په ځان مو بندوي وما ظلمونا دې کمه ظلم نو کړې په موږ باندې ولکن انوان فسوم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي دې ته ویلې شو چې وسره بخوري استخاره او جمع کول به پکې نه کوي دی په یو ټیم نه صادر را ډکه کړو او بس کور ته بیا راوړی کنه اذان سے به جمع کړل وای که سبا بیا را نشي نو دا به پراته یې لته کړه دا انسان ته کار سی وی کنه چې ډیر دی کنه خدای بیا نه منې کیږي لکه حرس یو درې سيزونه وای داسې دي چې دا د افتخار شوق کوي بل یو شی نه کوي یو انسان دی چې د پدی سود نه کیږي چې ته صرف وخوري دی وی چې ځان له مستار ډیر شي جمع کړي او یو میګه میګه دومره شي خوري وکته وګوري نو ځان له بلا مال را جمع کړي او ته چې دینو خزانه کړي کنه خپل ځای کې او ګوره چې په شي دار نه میګه چې دومره خوخيار دي چې دا باران شي ګره نو دا به خپل دانه بار ورته راو باسي چې ژوندې نشي وسراونه خيږي چې وچی شي بیا به سنبال کی او په دې مین دې دوه ټوټي کې اکثر دا دوه ټوټي ځکه کې هغه د تخم زیت یو غره راځي تیر راځي چې دا زرغون نشي چرته نو بس بیا په نظر ونه کې بیا ته پروت دی وسه خو سخاکی دیوم نه چې سخاکی کې دوه تیر بار کوي او درې منګک دی منګک هم د ازدخار شوق کوي دی هم ځان له چې دی نو خپل ځای خوا ته کوم ځای کې چې پاتې کېږي کله به پلی وړي او کله به بل شي وړي او کله به بل شي هلته جمع کوي او نور یو شیخ د استخار نه بس هلته وخوري او خپل حساب کتاب رمني په مخ ته ځوي سبا بیا الله شته نو بني اسرائیلو کې هم دا شوق الکه خو الله دې د رسې تاسو سره جمع کوي نو دې ازدخار شروع کړو الله په نعمت پاک وایس قلنا دخلوا هذه القريه وسو نعمتونه ذکر شو د وم نعمت او داتم نعمت تر مینځه دیو عذاب ذکر کړي هغه ته تمهید جوړي موسی علی السلام او هارون علی السلام بیا وفات شوی دي داغه نه پس شمعون علی السلام یا شمویل علی السلام یا یوشع ابن نون علی السلام دا یو نبیو په دې درې نمونه کې یو نبیو دې پیغمبر دته الله وحی وکړه چې ګوره د مشرانو خطوره ونکړه او د قوم ته دی وایا چې صرف تاسو دغه کلی لور شئ جنگ مکوئ دا کافر به وتختی تاسو ته الله فتح درکړي کوم ځای کې چې خوخیږي تاسو رغدن پراخه وقفل الباب سجدا چې دنه ورشي کنه نو دنه شي دروازې ته سجدن تابعدار ګورا ما مانو کړه تابعدار په سجده کې وسړې نه شیدلې نو معنا تابعدار لاړ شي سجده تابعداري نه خدا کنه یا دنه شي نو چې څنګه دنه شي نو سجده وکړي د دروازه کې نو پکار خداو چې دوی ورغلې وي سجده لګولې و او حته تلټه کې ویلې وي دومره بدبخت و دوی چې لارل کنه نو البته بیا به د بشرو خر د حدتون په ځای باندې هغه قول بدل کړه حدتون یو او فعل بدل کړه د سجدي په ځای باندې په خړپوسو لاړل د دې لپاره چې نه بس الله نه فرمانی مقصد وا نو الله په عذاب راولېږي فبدل الذين پس بدل کای کسانو ظلمو چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي قيل لهم لفظي معنی ته لږ سوچ کوی اشکال لې زبیا جواب کوم پس بدل کړه کسانو چې ظالمان دی وینا بغیر دا غینا چې ویل شي واغی تا شیخ القرآن رحمت الله علیه سبت الدرر کې لیکلي دي انزال العذاب بسبب سوء الادب یعنی انزال العذاب بسوء الادب الله په د بیدبی د وجنه عذاب راولي نو بیدبی سوا دلته وی چې ظالمانو وینا بدل کړه بغیر داغې نه چې هغه ته ویل شو نو سزا خو الله له ورکول چې هغه وینای بدل کړي و چې کوم دی ته الله ویلې و دلته خو دا غي نه بغیر بل وینای بدل کړي نو چې بل بدلې نو هغه باندې الله سکی نو دلته سوچ کوا دلته کې دقه وینا بدلول مراد دی خودل ته عبارت کې با یا تقدیر راو باسی یا په بدله په بل معنا کې نو بدله په معنا د اخذکا نو داسې بشي فبدل الذين اي فاخذ الذين ظلموا فسواغ استغه کسانو چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي بغیر داغینا قیل لهم چې ویل شو واغیتا هغه وینا ګوره پرې خو ته بلې واغستا نو پدې ته الله ناراض شو یا فبدل الذين ظلموا قولا وقالوا قولا غير الذي قيل لهم دا څنګه بدل کړه کسانو چې ظالمانو وینا څنګه وی ویل وینا بغیر دا چې دې ته ویل شوی هغه وینا کې تغییر راوست نازل کومګه پاره کسانو چې ظالمانو عذاب د پاره نه په سبب دا غي چې دیو چې د الله حکمونه ماتول اوس د تلک سوچ کوي طالبانو الله دا باز خبره لک سوچ غواړي خلکو خان په بډوالي او پروايي نشته د دې خلکو حال ګورا په دې ذکر کې صرف یو ټکی سیوا یو او معنی هم کړه شرکی معنی نه ده او نه کفری معنی ده د حیت په تل سمانه الله زمون ګناه معاف کړو د حیت په تل سمانه یا الله موږ له غنم راک نو مړه د غنم سوال کوم موږ ته الله نه کو تاسو نه کوی چې الله پاک بارانو کې غنم چې غنم خشي تور خلک دوسه پورته باران تر سره لګوسته نو تا خو د الله نه بغواړي حدیث کې راځي چې ستاد سپلې کې دا پړې دا تا رشتي کې کنام به الله د دې را التزام وکړي سوال خو ګنا نه نو اصل شی دا دی چې ذکر او اذکار دا چې توقیفي په دې کې برزان تغییر تبديل نه کې دا چې خپل مقام دی خپل وخت دی اوس چې ده کنه ته په مانځه کې کېناستې اوله قاعده وای نو چې څنګه دا وی چې واشهد ان محمدن عبده ورسوله نو حکم سره چې ته ډایرک سکیږي چې اوله قاعده باندې ناستې نو ډایرک به پاسېږي اوس کتا د واشهد ان محمدن عبده ورسوله پس داسې ویل چې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد نو ګناه خو ټکې نه درود کې خو ثواب دی کنه خو دلته اوستا ګناه وکړه تا باندې باقاعده سجده سهو لازم شو او ته په دې ویلو ګناګار شو نو درود دی خدا زید دې درود ویلو نه دی چې چرته ثابت نه نو پاګه دې کې به نور سیوا کې نو دې ته سوچو کا بام نمخ کې یاران ودرېږي او سپیکر کې چیغي کې صلوات و سلام علیک یا رسول الله یا حبیب الله دا مال خرازم دونه نه چې دې سوي کنه لکه چې یو شی نه نه بدل کم ځای نه یادې خو لکه څومره چې د احادیثو کتابونه ګوري څومره چې د فقې کتابونه ګوري چرته د بام نمخ کې دال پازه نشته په کتابونو کې دا مصنوعي خلکو د ځانه جوړ کړی او چې کوم شی د ځانه جوړ شو او هغه ته تدین وې نو دا خو بیا بدعت دی دا خو نه جایز دین کې باندې د ځان نه ګور لا اله الا الله باندې اخر کې وای نو محمد رسول الله پورا کلمه ولې نه وې چې دا سی وې چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا اوس بدعت شو ولې چې دا ټکي پکې نه وتا سیوا چې کوم تکه وو هغه به وای کوم پکې نو نه به پکې نو ورته نه کې بس په خبره دې کې سری صحیح ده دلته د قرطبي دا حواله ځان سره یاد کا او د عبارت لګوا ورا هغه سوي وای فقالو حتتن علی ما تقدم فزادوا حرفا فی الكلام د حتتن په ځای حتتن وی مخکې تیر شو خبردارې ورکې په دې خبره باندې خلق ته دا خی چې زیادت په دین کې او بدعت په شریعت کې دا ډېر لوی د خطرې خبره ده شدیدت الضرر ډېر لوی د ضرر او د نقصان خبره ده صحیح ده او بیا وی فهاد وهذا بتغیر کلمتين وهي عبارتنا عن التوبه دا خو هغه یو کلمه بدله کړې ده چې هغه عبارت ده د توبې نه او جب ذالک کله من العذاب چې د توبې په ټکی کې یو ټکی سیوا ده فما ظنک بالتغیر ما هو من صفات المعبود نو سګو مانده ستا پای خلکو چې هغه تغییر کړي د پاره کلماتو کې چې هغه د معبود د الله په صفاتو کې تغییر راوستي دا غنمونه بدلولې دي هاذا والقول انقص من العمل او قول چې دین دا خو د عمل نه لا وړو کېږي خلق نوې نوې طریقې د ځان جوړې کړې سچ فعل کې قول کې د ځان تغییر نشي راوستل نو په عمل کې تغییر دا راوستل ناروا دي صحیح ده الله الله وفكيف بالتبديل والتغيير في الفعل نو دې نه دا معلومه شوه چې په ذکر کې په اذکارو کې په عباداتو کې نه به الفاظ بدلې نه به طریقه بدلې امام ابو بکر جساس رحمت الله علیه لیکلی دی ويحتج بها فيما ورد من التوقيف في الاذكار والاقوال بانه غیر جائز تغییرها ولا تبدیلها الی غیرها په دې باندې دلیل نیولې شوی چې کم او اسکار توقیفی دي نو دا غي تغییر او تبدیل چې دی نو دا جایز نه دی څنګه شریعت نه ثابت دماغ شانه به وای نو نه به پکې زیادت کې د ځان نه نه به کمې کې نو الله وی دې پکې تغییر وکړو فانزلنا علی الذین ظلموا رزا من السماء بس نازل کوم پای کسانو چې ظالمانو عذاب د باران بما كانوا يفسقون په سبب داږي چې ودې چې ما تولې د الله حکمونه و اذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر دا اوس اتم نعمت چې انفجار العيون من الحجر الله د لګور د غټو نه چینه روانه کړي نو سم د الله نه فرمانی کوي کله چې طلب د ابو کو موسی عليه السلام د خپل قوم د پاره استسقا د ابو سوال میدان تیه کې دی وو او بنوي نو یې موسی علی السلام دلته حکویم نه وزي او بوم نشته نو سبا کوه نو بیا ولا د غریب دعاګانې کولې نو سوال شروع کله چې طلب دوبو کو موسی علی السلام د خپل قوم لپاره پسوې منګو وها پام صاحب په لبان الحجر غټ لرا نو چې کله غټ واله فن فجرت من حسنتا عشرت عینا بس روان شوې داغینه دولس چینه دا یو معلومه ګټه وکنه هغه ګټه چې به واله دي کې خلک اقوال شته څوک وای دا د څه ګټه ولا کده ګټه د سر مروا څوک وای د غوی د سر مروا څوک وای دا د ګټه و چې کله موسی عليه السلام هغه لامبل او پاغي باندې کپڑے کې خو دی هغه کپڑے ته تختولې وي د ټول کیسو ته ضرورت نشته هغه څه څخه ګټه و چې ځان سره ګرځول ابن کثیر لیکلی دی د حسن بصری صاحب نه وی لم یامره ان یضرب حجرا بعینه الله تعالی دی ویل چې یو خاص ګټه وي خان قال هذا هو الاظهر في المعجزه خکارا او لوی خکارا خبره په معجزه کې دا ده چې بس نه معلومه غټه و اری ویل چې به سارا خلاصول د نیت دو د دې چې چینه ته روان شي وای و ابین فی القدره او دا د الله په قدرت کې خکارا خبره و بیا نو بیا لیکي وای فکان یضرب الحجر بعصا امسا باندې بیګټ واله نو فین فجر دینه وو روان شوي نو چې وګ په تر سو پورې به دی نو بیا به بندولې څنګه نو یې ثم یضربه بل گزار به چې ولا ورک کنه نو بیا به پي بس هغه به بس بند شو او چا بشو یو گزار به د روانولو د پاره یو گزار به د ودرولو د پاره او ګور د الله د قدرت ته چې امصاب او اخلاص کړه نو په یو ځل باندې به تنه دولس چینه روانه شو ځکه دا دولس ډلې وي او دا لکه د پښتنو دی په دې خپل کې یو بل ډیر تکلو فرعونانو ته بالکل د ټینګی نه وي هغه ته به موسی علی السلام ته او عمالقه ته د ټینګی نه وي تلار شو الله بر سره امداد کوي خپل کې ډیر تکلو نو جنگ به ډیر کو نو هغه ویل چې چې خپل کې پلانجوي نو ټول چینه به ول الله پاک روانه ولې دي خان نو ځکه وی فن فجرت من حسنت عشرت عینا مولانا صاحب دا واقعا چې کله سورته اعراف کې راځي بیا 160 آیات نو الته وی فن بجست څنګه وی فن بجست من حسن تعشرت دلته وی فن فجر ان بجاس ویل کیږي لګو لګو بو روانه دوتا او ان بجار ویل کیږي ډیرو بو روانه دوتا نو دلته وي ډېری متي روان شوي او هلته وي لګي به روان شوي دلته د نعمتونو بیان دی نو وسط ذکر کوي د مینس خبره اول ته خو تفصیلی قصه ده نو هلته د سر نه خبره کوي چې کله به امسار خلاص کړه نو اول نه به دا بل لګي لګي روان شوي ځان له بلار جوړول کنه اول نه چې ډېری شو یو بابر غوازی بیا کنټرولېږي هم نه نو اول نه به لږې لږې روانې وې په خپله خپله مخه او ورو ورو به بیا څه کېدې سیوا کېدې نو هلته ابتدایي حالت و نو فن به جسد شو او دلته بیا د میز حالت دی نو فن به جرت شو صحیح شو فن فجرت من حسنت عشرت عینا پس روانې بشوي د هغې نه دولس چینې قد علم په تحقیق سره په جنده کلو ناس ارډل مشربهم زید او بوس کلو خپل دا د موسی علی السلام ډیره لویه معجزه وه خان ټول معجزې الله پیغمبران له لوی ور کړی دي او قرطبی لیکلی دي چې واقعي دا لویه معجزه وه خو د دینه زمنګ د نبی معجزه الله غل لوی ور کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه معجزه دا و چې یو موقع باندې هو په کار وي او بنه وي نبی علیہ السلام خپل لاس داسې په لوخي کې خور د دې ګوتو د مینځونو نو پر روان شي الله اکبر قرطبی لیکلی دی چې مونږ ډېری ګټې لیدلې دي موسی علیہ السلام ولامسا نه در اخلاص کړي او بته روان دي خو داسې بچا نه لیدلی چې د انسان د بدن نه که تاسو دا مداریان یادوي دا ګورې اوبه نه دي دا صرف تا ته ښکاري چې اوبه ته لاس نه بهېږي ښه دا نه او دا چې حقیقت کې رواني دا یو د رسول الله لاس صحابي وایي جهاد ته تلو او اوبه نه وي موږ نبی رسول الله ته شکایت وکړ چې یا رسول الله اوبه نشته ویخا نو مال یو لوخه راوړې لوخه ولا راوړې شو نبی له سلام پکې د الله ستاسو سکی خود سره او چې الله سکی خود نو وی د دې ګوتو د منزور نه مونږه کته چې دا وو چې نه را روانه وي او نبی علیہ السلام شابه رضی لکه چې چاو دس نشته او دسونه کوي سکلم او دسونه کول نو چا دې تاسو کې چې تاسو په دغه وخت کې څومره خلک وای نو راوی وته وی عبد الله رسول الله راوی دی هغه وی موږ په دغه وخت کې پنځل سو کسان زما په خیال چې دا موټر چالو کې دی مجموعات کې کنه او 1500 کسانو تکین دا موټر لوبونه شي برابرولې چې تاسو اودس کوئ او دا موټر وبره وباسي نو د دې موټر نم ډیری وبره وته د رسول الله د لاس مبارک ها نو دا لوی معجزه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال علم كل الناس مشربهم فتحقی سره په جندل هر ډل زیدو بوس کلو کلو خره وشرب اس کے من رزق اللہ اید رزق دا اللہ نا ولا تاسو فی الارض مفسدین او مگر زمکه کې فساد کوونکي عاصم فساد ته وي مفسدین هم فساد ته وي دې ته علماء په اصطلاح کې تجرید وي چې دا اول لفظ دی د فساد دا معنا ختمه کړه صرف ګرځیدل یې پرې خودل او دویمه کې به فساد شي نو مگر زه پزمکه کې فساد کوونکی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ دا دویم عذاب الذلت والهوان بسبب الكفران ذلت او سپکوالی سره الله مخامخ کړل چې کله ناشکری وکړه ګوره اوسه تک کار به نه کو او د ورځې به بخو وایز قلتم یا موسی کله چې تاسو یا موسی علی السلام لن نصبر علی طعام واحد اچره صبر نه کوم په یو خوراک دا په یو نو دو من او سلوا نو په یو ټیم ملاویدل نو زکا یو مطلب یې دا دی دوی می دا مطلب نه دی لن نصبر علی طعام واحد اچره صبر نه کوم منګه علی طعام واحد په یو قسم غنا باندې یرجی دا خو په خوا سم کارو چا به ډېرې پیسې ګټلې چا به لګي ګټلې څوک به مالک او څوک مزدور اوس فاریو پلار دی وستا کور کړي هو نه خور مزه مال خدای خپل راغلی وې څوک چا حکم نه مني څوک چا سره چې دین لاس نه اړي دا دا خو نه کوي چې ټول یو شان دي هغه زور ترتیب غره چې څوک به خاني او څوک به غریبي نو په دې یو حالت باندې مونږه صبر نه کوو لن نصبر على طعام واحد چې صبر نکوم په یو قسم خوراک چې په یو ټیم راځي روزانا فدع لنا ربك نسوالك من د پاره د خپل ربنا ګور ژوندې انسان یو نیک انسان هغه ته ویل شي چې موږ له الله نه سوال وکړو دا ګناه نه ده دا ټول معناګانې پکې دي وفومها دوګي داغینا وعده سها د نسخ داغینا وبصلها د پیاز داغینا هر جی دا خوراک موږ له پکار قال تستبدلون الذي هو ادنى وی موسی علیہ السلام تاسو غواړی هغه شی چې هغه بیکاره دی د مرتبه په لحاظ بالذي هو خیر په مقابله دا کې چې هغه دی غواړه الکه قیمتي شی پرې دی او بیکاره پس زور کوي دا څه کوي خو دی ویل نه خوي چې نه منې کېږي نو اهبتو مصر کوشي یو خار تا یا خود دین د فرعون غ مصر مراد دی یا یو عام خار ف فإن لكم ما سألتم پس یقینا یبتا سود پارا چې تاسو غواړئ ډیر پیغمبران دې شهیدان کړی دي ذالک بما سو وکانو یاتدون دا په سبب داږي چې و دې چې نه فرمانی به کوله د الله وکانو یاتدون او دې زیاتې کون کې عصو فی حقوق الله دا الله په حقوق کې به نه فرمانی کوله وکانو یاتدون ای فی حقوق العباد ان الذين امنوا استتمر خطاب په ترغیب ال ایمان او دارنګ ترغیب ال اعمال الصالحات ربط دا دی چې تش په نمونه او نسبتونو باندې نجات نه ملاوي چې یو سړی وي زده یو سړی وي زده قران والای ما او زه مؤمن ما بل وي زه يهودي ما بل وي زه نصراني ما نه ایمان نجات په صحیح ایمان او په عمل ملاويږي ان الذين يقيننا كسانا منو چې ایمان راوړل دي اصل کې د یعقوب علی السلام په زامنو کې یو زوی یهوذا یهوذا بالذات دا د هغه په اولاد کې راتله د مشر زوی یهوذا نو دا د یهوذا اولاد نو دې ته یهوذا وي نو بیا عرب کله کله دال په زال باندې بدلی او دا زال په دال بدلی نو دا زال بدل ک په دال نو یهود ته نه جوړ شو او یا دویم دا دی چې دا ها د يهودو په معنا د توبه استو سره راځي يهودو ته يهود زکوي چې دویم د سخی د عبادت نه سېستوا توبه استوا تابو عن عبادت العجل لکه ان هدنا الیک سورۃ اعراف 156 کې چې راځي مون توبه او باسو راګرځو تا او دا خلق چې المحلقه او ساتر اوسهم د سر کې د خلکو خپل خپل نه خېږي کنه د انګريز کټنګ دار چې دا سټو خري او پاس دا سر پری او د دې سوابینو طریقه بداوه چې دی بوله د مینس کټاک او دا غیر چا پیره وخت به پرې خود او مسلمانان به یا ټول سر پری دی یا به ټول سکے کټاکې او اوس په کې خلکو بلا بلا ډیزاینونه جوړ کړی دي څو په کې بیډ جوړي څو په کې بال جوړي څو په کې زمره جوړي او څو په کې لاټین جوړي کنه په سرونو کې جوړي یا خدای پاک الکا یا وخت کټ کا یا پرې دا دا چې نیم دې کټ کړي دی او نیم دې پرې خېره دا څه شې شو نو دا سوابینو بداسه کول او یا علما وی چې صابئین قوم بین النصارى والمجوس د نصارا او د مجوس په منځ کې یو قوم او د دین نصارا او چې دین لیس لهم دین سدین مینه نو بعض وی چې قوم بین الیهود و النصارا دا صابئین چې دین د یهودو د نصارا په منځ کې یو بین بین قوم څوک وی چې دا قوم کل مجوس لکه د مجوس په شان قوم دی او څوک وی چې دا د اهل کتابونو یو ډله د یقرؤون الزبور زبور لولي خو پورا د اهل کتابو په دستور باندې نه چلیږي سو کوئی چې قوم یصلون القبلة ويعبدون الملائکه دا یو قوم دی چې قبله ته مونږ کوي خو د عبادت د ملائکو کوي او د زبور تلاوت کوي سو کوئی چې دا یو قوم دی چې لا اله الا الله وایي د دینه عمل شتاونی کتاب شتاونی نبی شتاونی والله عالم والصابئین او صابئین دی مشرکان او مجوس هغه په صابئین کې وای داخل دي ښا هغه ځکه مستقل ذکر نه کړ من امن بالله دی داو باندې کار نه کیږي هغه چا چې په الله ایمان راړه په آخرت ایمان راړه د دغه خبره به صحیح خودل ته اشکال دا دی چې اول کې وای ان الذين امنوا ما منو خو مخکې ذکر دی نو بیا څنګه وای چې من امنه بالله نو جواب دا دی اول امنون مراد هغه مؤمنان دي چې هغه په خلی ایمان راوړل دي لکه منافق نو دا د خلی ایمان کار نه کوي من امنه بالله هغه ایمان به پیدا کوي چې چا د زنه په الله ایمان راوړل یا اول امنو نه مراد په مخکنو پیغمبرانو مخکنو کتابونو ایمان راوړی نو هغه واځه کار نه کوي چې تر څو وس په الله او په آخرت او پر استری پیغمبر ایمان نه راوړی ها یا اول امنو نه مراد صرف ایمان دویم نه مراد دوام علی ایمان شو چا چې ایمان راړه په الله او پر د آخرت او عمل صالحا عمل وکنه کله چې هغه سته ومنګه مضبوطه واده تاسو نه او پورته کړو مونږه د پاسه تاسو نه غرد کوی تورا وعده ته الله پساغسته ما د عمل کولو د تورات چې په تورات به عمل کوي ورفانا فوقکم التورا او چت کړو مونږ د پاسه تاسو نه غرد کوی تورا ولی خذو ما اتیناکم ویلو من تاسو ته چې ونی سي هغه چې درکړي دي منګه تاسو ته به قوتن په مضبوطیا سره من در ته ویلو چې من در ته کوم حکم کو په دې کلا کمال وکړي ویني سي نه عمل په وکړي نو سوال راځي چې قران کې خو الله وی لا اکراه فی الدین په دین کې زور نشتا او دلته الله د غرو چت کړي دی وای کني معنی نو غر د باندې را ورزم دا حضور شو کړ نو جواب دا دی چې یو اکراه په عقیده کې ده دویم اکراه په اعمالو کې ده عقیده کې زور نشتا چې یو سړی کافر دی نو ته په زور نشي مسلمانولې خو چې مسلمان دی او د شریعت احکامات نه مني نو پاغه بیا زور شتا هغه باندې بیا احکامات جاری کول شي خان وذکروا یاد کئ ما فی هغه چې دی پدې کې لعلکم دې لپاره چې تاسو تتقون ځان بچ کې د عذاب نه ثم تولیتم من بعد ذالک بیا واوړې د تاسو پس د دینا ګور دا وعده ما تکړه بیا نقض العهد شو کنه الته وعده کړی و چې منوي ول فلولا فضل الله پس کچره نه فضل د الله چې د توبې توفیق درک علیکم پتا سو رحمت هو او کنه رحمت د الله د داوود علی السلام زمانہ وا او دا خلک الیه یو علاقه ده د سمندر په غاړه د مدینی او د شام تر مابین د سمندر په غاړه ساحل البحر الیه باندې اوسېدل دی باندې الله پاک امتحانن د میان او ښکار د خالی پورز بند کړو خو دې تلو تلو کې دا خبره ذهن کې کې نه وای چې دا ښکار یوازې د خالی پورز په دی باندې اوس موږ شریعت کې بند نه دی اوس کې د خالی پورز نشي او کړي تواري نشي او کړي جمعې نشي څه مسله نشته خو په دی باندې الله بند کړو د خالی ورځ د دې د تعظیم ورځ و او الله په ښکار د دې وجه نه بند کړو چې تاسو به د دې ورځې تعظیم کوئ او دلته اختصار دی ورستو برازي ان شاء الله نور صورتونو کې چې د خالی په ورځ باندې بدامیان چې کنه دا بخکارا را روانو په دی وبو کې او په نور ورځو باندې به ډیر په ګران نیولې کېدل نو دوی خو د میانو شوقیانو سمندر په غاړه اوسېدل نو دوی چې به دا میان لیدل نو دوی وته ټینګې دی نشو نو هغه له دې چلونه جوړ کړ ګوره چې چا چل کړي لري کنه دین کې نو دا انجام له ګوره هغه له چل ول جوړ کړ چل ول داسې امام ابو بکر ترتوشی رحمت الله علیه لیکلی دی کتاب الحوادث والبدع کې هغه وی کله ودا سه وکړل چې سمندر لا بلاړل او خغټ مې به راونی او ځکه چې بیخي بخکارا روان کنه نو لوی مې به پکې وکړه او تار به ځان سره وړو خو مضبوط هغه به پکې ان تخت لا کوتړ او بیا به غتار مې به پرې خو د بوبو کې ډوب شو تار به سره و او دلته به هغه تار د سمندر غاړې ته وی کټه سره وتړ د خالی پرز به واپس مې پرې خو د اتوار پرز به ور پسې رالل او بیا به چې دینو هغه مې هغه تار به راخلو چې مې بارځه کو نه براوت نو غټ مې به ور روان وو خوشاله وو چا چې به ورته ویل چې د ظالم بچیا غرق بشي تباه بشي دا څه کې وای ظالم خو بته ظالم باندې پلاری ولی ما څه ګناه کړی دا وای مې دی ونیو کنه وای دا نن څو ورځ ده وای تا خو تا پرون تړل نو یې وسه پورو بو کې نو خلک چې دا مریانو لخپې وو تکین دا وکړه خان خپې به ولا وو تکلیف دا وز ملګو نه راوي نست خدا وګورن وای عجیب خلک یې وای څه په خلکو پتوي لګوي نو دا حکمت پکاو دا حیله وا که چا به ته ویل نو وی ورو رزق به ګناګار لې مچ د خالی پورز مې راوړې وګوره که ژوندې نه نو بیا راته وای ژوندې دی چا به دسی کول چې یو ډنګ به جوړ کړ د دې سمندر نه به ول لخته راوست هغه ډنګ کې وو بتا وې دینو دا وب په سمندر کې اکثر د ماین باجی وخت کې ستنګ شینو د سیدې لګو کولځي نو پاغي وبو کې به لګو بو تر تاو شو دک کې به میان جمع شو دای براره نو غوت به لخته به ولا واپس بند کې واپس نسی نو د خالی پر ورځ باندې با ورخ بند کړه اتوار پر ورځ چراغ نو میان به دې کې ټول پراتو وای ما په لقسم دې کې بوته مور وړي خان وګوره دا دې ډک کې پراته دي ما څه کړی نو بس میان به راوغستل او کورته به وړل به خوړل کله به د څه کول چې سمندر غاړې ته بناستو دا او داس په اراده یا د چاردا نو چې خغټ مې براغه کنه نو دسترګې به ته پټې کړې او لاس به ورلاندې کړه دا به وشاويشته او زر به رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې اسما خو نه کو نه چې په خپل راځي نه زه پیسو یو مولا دا کار چرګ راغی چې چرګ راغی نو قانون دار او صبر زمانه چاته پوسو کوي مکر چرګ راغلی د پینځ شپږ راځي وشو مالک نه معلومیږي نو ما انو خځه ته ترکاری را چولا وې دا سړي وې دا خو چرګ دی نو چرګ چته وې دا خو راغله موږ وازونه موازونه وکړ توبه است دا غټ ظالمان دي غری شي خدای په تباکی یاره چې سبا غخص سارببو خبه غوړو خبه خيستو سر قضا به پیرانه نور خلق به په داشې نه راو دا به مش خو دې تباکړي نو سبا و سر نور مرګري شو بل رد و سر بل کس مرګري شو مړ ما وي دونه و خو شو خو اوس ویل یاره تاسو نه نور خلک هم غلطه سره اخلي ایسره دا کله نه دا پر تاسو اوسېږي دی خو به مونږ اوسېو یو شپه سار چې دوی پاسېدل نو اخوانه څه شی نه راوځي دوی وی چې دا څنګه چل دی چې د کلی والا څوک راونه وتل بعد چې او دا په خواني کلی به داسې و چې دنه به پکې کورونه او لوی کلی نه به یو دیوال تاو په خوا داسې ترتیب نه و کنه اکثر خو په کلی کې خپل خلک او ترتیب بداو چې د کور کور بدن نه پکې او خلک ټول کلی نه مکمل یو دیوال تاو هغه وخامخه په خوا خو د جنگونو د سونو د غشو او د توپونو میزایل دا نو دا سکلو د چې په دیوالونو سره اوچت کوي قتل په کورونو کې ورور صرف خنجران او شادوګان د مصر مشرانو او سپینګیرو نه خنجران جوړ شوی او د کشرانو نه شادوګي جوړ شوی بس د چې ورل نو دا غي خشتونه وران شو دای نه پیژندل او هغه چې دای نو دای پیژندل دیو خوراک یې نه کو سکاک یې نه کو او درې ورځې بعد چې دنو بس ټول مردار شو ختم شو د دې واقعي ذکر الله پاک کوي چې ګوره چا د الله په دین کې چل ور کړی دی کنه حیلی ملي کړی دي نو د الذین په تحقیق سره کوی تاسو په حال لای کسانو ایتدو منکم چې زیاتې کړو تاسو نه په سبت د خالی پرز د یادې ها نه مراد موجوده خلک چې دغه وخت کې کوم دي وما خلفها غسوک چې رستو د دینو وموعظه للمتقین دا چا د پاره نصيحت چې کوم رستو وموعظه للمتقین او نصيحت د پاره د متقینانو تو مد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره نو ګوره په دې کې پورا نصيحت ده ګوره حلا دو قسمه ده یو هغه حلا ده او چل ده صحیح شو د دې نه ځان ساتل پکار دي په خوا به د فقهاو یو طریقه چرته لیکلې و نو چې دا فقها لږ خبرو کې نو دا مبتدعين بیا سما توت ورسي یو سړی دی چې هغه غریب دی بے وسه دی کنه او داغه وس نه کېده هغه نه منځونه قضا شوی دي دا هغه نه روزي قضا شوی دي په هغه باندې پیډی دي او هغه سره په کور او بار هیڅ شي نشته نو دا یو طریقه ده د هیله اسقاط او قهاو لیکلی و چې تب غریب لا مطلب 15 روپۍ یا 10 روپۍ پاتې دي او په هغه باندې پیډی 100 روپۍ راځي او نور داغه په مال کې هیڅ درک نشته ده کنه صرف دغه لس روپۍ دي نو دا غریب به داغه سره احسان وکړي دسی چې دا غریب به دغه پیسې به وارث راوالي او غریب لبه ورکړي چې دا داغه د منځونه دي او دا تواخله چې داغه غاړه خلاص شي غریب به قبول کړي نو غریب به واپس هغه لور کړي چې ما خو واغسته زما قبول کړي او زمړه ته واخله ځان له ولګاو هغه بیا بل کس لور کې د نور دغه د پاره د نور منځونو د پیډیا د پاره په دې طریقه نو ځا غاړه هم خلاص شي او پیډیا هم شي دا وروره د مړی نه چاته د مال پته نه د منځونو پته نه د روجو پته او چې څونه غټ سړی نو داغه پاره کې ډیره حیله اسقات کی یو کین مولیان یو یو ته بخی بلې بل ته بخی بلې بل ته بخی د غریب چې نه نو داغه د پاره دا چورلندې نه د مردار د پاره د خان د پاره او بیا چې دینو پکې بخل مخل نه اکثر هغه خلک چې یو بل ته بخی نو ټول تقسیم کی او هغه په خپل کې یو بل باندې تقسیم کی وې دا موږ هیله اسقاط الکه منځونه سونو چا سونه روجي سونه وی چیر څومره نه د منځونو حساب شته نه د روجو شته خدي سړی پیسې شته کې نشته مونږ ته پته نشته نو دا حیله خو د هغه چا د پاره وی چې هغه غریب نو ته د مالدار د پاره څنګه کې د مالدار خو د مونږ حساب وکړي څو په دې کېږي هغه ورکړه د روجي حساب وکړي څو نه کېږي هغه ورکړه دې حیله اسقاط ته پکې ضرورت دا په چل ول باندې د خلکو نه مالونه خوړل دي دا ناجایز دی نو دی باندې لګ لګ سره غسو نو موسی علی السلام د دې غسخه اوس وځو نو بیا وته ویل چې د سدا دی به د غوانه ډیر الرجی ولکه د دوانو سم د غواړې قدر کوي کنه او نه وخه خوري او نه پي خوري او نه لالي نو موسی علی السلام ته وی چې الله وی چې وغواله لکه نو دوی خو مسلمانانو او هغه باندې ایمان راوړل نو په کار ده خو چې بس ټیک ته چې الله ویلي دی چې غوالا ده نو دوی غوانا لاله ولا دوی چې دینو دا چل ورکو چې څنګه غوالا لکو سمر عمر والا لکو څنګه رنگ والا لکو د کسب کوي کنه ورزي جوتی ده کنه د جوتی دا کیسې د دې لپاره کولې چې تاسو هغه ټیم پاسي چې وته وي لکه ته یو شاګرد ته چې مال ګلاس کې وبراوړه چې دا غزرې په منډه بکی چې کم ګلاس ول په لاس کې ورغه زر وبراوالي او چې هغه سي ورانه کې کنه نو هغه پته ته چې د شیشې په ګلاس کې راوړم که د سټیل پاله کې راوړم نو چې ته ته زمړه خو بس سټیل راواخل شي چې ته نه مات نشي کنه سټیل راواله نه به ته نیمه راوړم که ډکه راوړم نو چې ته ته بس له ګډه کې راوړم یره چې ټټې نه راواله مکه پمپ وامه ایره چې پدی ورلاړ شم که پدی ورلاړ شم نو بس دا دینه بداخی چې خپل ګلاس وان دی وراټک کړي دغه دا هو کیسه ده کنه نو بنی اسرائیل وا نه لاله ولا دی چل ولا پکې تپوس کول دومره وو ته پکې یو نقطه سیوا کوله چې دا رنگ والا دا صفات والا نو بیا د سوا پیدا کېده چرته د چټي هغه کارو چې په کوم لخت به کې ناسونه دا نه دا وایي کنه نو دی به چې بیا کومه والا واتلو یاره په دې کې دا کمې دی چې کومه لا واتلو په دې کې دا کمې دی قالو نو هغه وی اتتخذنا ایت نسی منګلرا حضوات پټو کو سرا قال نو وی وته موسی علی السلام اعوذ بالله ورته دا خبره سي غب غړل شي دا والله مونږ دوی چې غواړه لکه وته موسی را سي غب لګي قال موسی علی السلام اعوذ بالله فنا غواړم الله پورې انا کون من الجاهلین د دې نه چې شمزه د جاهلانو نه ټوکی خو جاهلان خلق کوي نو بعض مفسرین وایي چې دا غوای په پدی وجه لاله ولا چې د بنی اسرائیل یو سړی مړ کړ شپې او سړی قاتل معلوم نه چې دا چا وجلې دی نو دی موسی علی السلام ترالل او ورته ویل چې رجی بیګا د شپې چا سړی وجلې دی او قاتل معلوم نه دی وسو سره نو موسی علی السلام ورته ویل چې غوا لاله کوي د دې لپاره چې د دې غوا په اندام باندې د مړې وګورو د مړې برا ژوندې شي نو دا خپل قاتل وخی نو د دې لپاره په غوا لاله ولا نو اول دا خبره په مفسرینو بالکل لیکلې ده خو خبره دا ده چې قران واقعا د غوا مخ کې ذکر کړ په کار خدا وا چې واقعا د مړی مخ کې وي او واقعا د غوا ورپسې دوست راغلي وي نو موږ به ویلې وی چې د دې مړی معلومولو د پاره غوا لاله کړ نو قران خو واقعا د غوا مخ کې ذکر کوي د روسته 172 کې خروج د مړی واقعا راځي دویم دا کدا شي نو ابن کثیر لیکلی دی وای سلویخ کالا سلویخ کالا چې د تفسیری مدارک هم لیکلی سلویخ کالا دا تاسوونه او سوالونه او جوابونه کې لګیدلی او د واپ علا لولو کې بیا چې ورپسې ګرځیدل پیدا کېدم نه کنه نو سلویخ کالا لګیدلی په کې نو سلویخ کالا د مړم پروت وته دا خو سم لوی لړای و مقدمه د مړي د حلالولو لپاره لوی قسم شو د مداغې د ژوندې کولو لپاره بل دا کچر ته داشي نو مدارک لیکلي دي چې دا غوای په دې حلاله ولا چې د دې ذهن کې د غوای عزت د یې لالوله دی چې ګوره غوا چا ته نه په نقصان نشي رسولی ګنې که تاسو لالوله نو تاسو به خپل خدای لالولی شو دا د دې لپاره چې د دې ذهن کې د هغې دا الوهیت ختم شي د هغې باندې سپکه شي دا غوا تعظیم یې ختم شي نو بیا خو هغه تعظیم هم نه ختمېږي نو اصل خبره دا ده چې واقعا د غوا مخکې ده واقعا د مړي رستره دغه ترتیب صحیح دی البته دا غوای الاله کړه او چې کله غواله لکړه نو چې لکه ساري غواله لکړه نو ماخام چا سړې د شپې وجلې و مړ پروت سحر د غوام دامونه لا پراتلی چې مال خبر خو شو سړې مړ دی او قاتل معلوم نه دی نو غوای د سړی د معلومولو لپاره نو والا لکړه خو تیار وانه یې راشه په دې د مړې مو یې راځوندې بشي لکه مثال په تور د اختر په شپه باندې خلک والاله کې سره قرباني د پاره او د شپې سړی چا مړ کړي سار بیا خلکو ته پته ولګي به ما د شپې سړی مړي او سار خلکو والاله کړي کنه اوس چې والاله شي نو سړی مړ دی پته نه لګي نو دا وای قرباني لاله کړي او صرف چې دینه سو کړ په دغه وخت کې په دیوا پاندام باندې سړی و چې راځي شي نور وای لاله کړي دی لا چې د دې معبود په دې سپک شي لکه تفسیر قرطبی لیکلی دی لانها من جنس ما عبدوه من العجل ليهون عندهم دا وای په دې لاله ول چې دې د سخی عبادت کړو چې د دې په نسبانه دا سپک شي مدارکم لیکلی په اراد الله تعالی ايهون معبودهم عندهم الله وختل چې د دې معبود د دې په نسبانه سپک کی وَإِذْ قَالَ مُوسَى کله چې وی موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته ان الله یقینا الله یامرکم حکم کوي تاسو ته تذبحوا بقره دا چلاله کې یو غوا قالو نغه وی اتتخذنا حزوا ایت نسم لره پټو قصرا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين او یا د پنا غوارم الله پورې د دین چې شمزغه جاهلانو نه قالو دعو لنا ربک نوې دې سوالو کوم د پاره د خپل رب نه دا ګوره د ژوند دین سوال کول سری جایز دی الګه هوا لا لکې خبر اخلاص ده ژوند دین سوال د سینې نه ژوند دي ته وی چې موږ له الله نه سوال وکړه داسې جایز دی نو غوا دی حلال نکړه نو حدیث کې راځي فشددوا امرهم بینهم فشدد الله علیه دوی دا خپل خبره سخت کړه نو الله په خبره سخت کړه قالو دی ویو دو لنا سوالو کمنگ پار ربک دا خپل رب نیو بی لنا چه بیانو که منگا تا ماهیا دا ماهیا ماهیا چه رازی زد جدا جدا مانا کم گورا وطا ما هي اصل دا غوا په اعتبار د عمر سره یره جی ورسه یلا لکو غټه والا لکو ګډه یلا لکو ولې چلو غنا تاسو خو ما ویل قال نبی موسی علیہ السلام انه یقینا یقول وی الله تعالی انها یقینا دا چې دا بقره یو غوا دا لا فارز چې نه ګډه دا ولا بکرنا او نه والا دا نن نوې ځوانه شوې دا باکره چې نوې ځوانه شي کنه نه بډای دا او نه نوې ځوان دا عوانن برابر ده بین ذالک په میز د دې کې نو چې نه بډای وي او نه ځوان او برابر نو څنګه دا د څه وای چې یو یا دوه لګونه کړي صحیح شو ځکه چې باکرای نو بیا خلا لګونه نه کړای او چې بډای نو هغه ډیر لګونه کړي نو دا څه وای چې یو یا دوه پیری لګیا شوی او دا عوانو یې ذکر وی چې نه بډای نه او نه ځوان ده نو بیا به خلکو چې وړه وي نو عوانو به نه ذالک د بډای او د ځوان ترمنځ ده چې نه بډای نه او نه بيخي ځوان ده ففعلوا ما تؤمرون پس وکړه چې تاسو ته حکم کولې شي نورې خبرې مکه وې خو الله لکه قالو دولنا ربک نو وی دې سوالو کوم د پاره د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کې مونږه تا مال او نوها څنګه دې رنگ دې غوا الکه خو بس چپ شي غوا لا لکه اوس به دې رنگونه ګوري قال نو موسی علیہ السلام خلق بل تپوس کوي نو بل جواب هم واوري او ویل موسی علیہ السلام انه یقینا الله یقول و انها یقینا دا چې دا بقره یو غوالا صفرا او تک زیړا زیړا غوالا لوي فاقع لونها خالص دې رنگ دې تسر الناظرین خوشاله کوي کتن کولرام تک زیړا غوا چې سم زیړ پړق وي دا څه وګوري خان الکه خو بس کې ګورم دې بیا شروع شو قالو ندیوی ادعو لنا ربک سوالو کا زمون د پاره د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کې منګه ته ماهیا سره داوا په اعتبار د کسب سره څنګه کسب مسب پکشته کنا یعنی ارټ مرټ ګرځي کنه ګرځي یو یې کوي کنه کوي جل ګرځي کنه داسې گاډي ماډي ان البقره یقینا دا وا تشابه علینا ګډ وډ شو مونږ باندې و انا ان شاء الله لمهتدون او یقینا مونږ که خوښ شي د الله خامخا هدایت مندون کې ویو یره دا وا هډه را ګران شو را ته ځکه ان شاء الله الله وګورنه هدایت ومو حدیث کې راځي کې دا ان شاء الله نه ویلې کنه نو تر قیامت به وته نو ملاوي شي سروالی بروالی بغیر زیدل نه عرب ګرځي او نه زمکه اړي جوتی غوا بنا لاله مسلمه روغه جوړه ده لا شیت فیها نشته هیڅ عیب پدې کې یا نشته هیڅ داغ مخالف پدې کې بس داغ هم پکې نشته زیړوالی نه بغیر یا مسلمتون روغه جوړه ده د عیبونو نه یا روغه جوړه ده د کارونو نه یا روغه جوړه ده د داغونو نه یا روغه جوړه ده د خپو د اندامونو په لحاظ ګډ او شلنه ده لا شیت نشتر ایسعی فیها پدې کې قال الان جئت بالحق وې دې اوس راتل خپل تا په پورا بیان اوس نور څه شی او تنو یا چې نور تاسو کیږي نه فذبحوها فسلال کړه دی غواله را پس د کامل بیان نه وما کادو یفعلون نو دې چې کړه وې د کار لرا مخکې د کامل بیان نه د دومره تبوسر نه بغیر مخکې نه کوله ګور اوس ستاسو ته وایم کنه تاسو قرباني وکړئ کنه قرباني لته واخلي ته خو ته نه ګورې چې دا توره ده کدا سپینه ده کدا زیړه ده کدا برګه ده او کدا څنګه ده خو بچ سره د قرباني قابل نه واخلو نه غسانه ملاوي اوس د څه واچ ته ګوره ځکه دلته چې ذکر شو نو دا به ته ډیره په ګرانه پیدا کې چې څنګه چې نه بډای او نه بیخي ځوان یو پیرد ولنګ شوی رنگ خالص تک زیړی او داسي چې نه یې رټ ګرځولې نه یې وی کړی نه فصل کوي داسې غوا خپل لاسونه باندې مروغي نو دا به تکم ځای کې ګوري ټوله منډه یې وګوري نو یا به پکې زیړې وي او نه خبه پکې برګ راغلی سپینه راغلی یا پکې تور راغلی یا به لکې تور یا به وخت توري یا به چې نو پکې بل نقصان نه به دانه پیدا کی او بیا دوی خو سختی کول نو الله په سختی را وستنو بیا وته دا غوا نه پیلاوي نو ګرځیدل ګرځیدل ګرځیدل یو مفسر لیکلی دی چې دا غوا د یو یتیم سره و نو د پردې ما په نو قرباني کیږي اول واغه زاکه نو بیا به ته اخلي نو دوی وته وی دا را باندې خرڅ کوي دا ما ته د پلار نه میراث کې پاتې شوی ځي خو خرڅ نو تاسو خو نه کېد چې هغه لاس تا وکړې وي تیر اوسته و ځکه بیا قرباني نه کېده اوس باغره زاکه نو هغه نه رضا کېده دی ورته ویل د سکار دی دا غوا به د نوالو او د دې دا سرمن نه ده دا به د سرو زرو ډکه کوت خوشاله او بالکل خوشاله نو غوا ته واغست او سرمنه ول دومره ستري ول ورغله چې سرمنه ول پیدا کړ خې پیسې تلاړي یا وی لس پیری برا سرمن د لړکو د سرو خمنګ لوز دا وره ک ګناګاری نو به ولا ورکړه والله اعلم فان دا د دې د سختۍ سزا وا الکه څه چل ول پکې کې خو الله ته غوالا لکه نو الله لکه کړ دا چې دې بار بار تاسو نه کول نه پزانې سخت راوستا نو دا چل ول کول د الله په حکمونو کې میانو کې چل کړو نو د غوا په لولو کې دومره موسی عليه السلام کړو نو الله په حکم ومنه خلک ډېر تکلیف دی ته به ورسېدل چې کله دی دا پیدا کوله نو د يهودو کار دی د الله په احکاماتو کې حیلې او چلونه کول دا د دې لپاره تا ته بیانې چې د الله په دین کې چل ول مکوا بس خاري چې څنګه را لرته خبر عمل کوا و اذ قتلتم نفسا دا یو ستریم قباحت کله چې تاسو وجه او نفس لاره فدارتم فیها پس جګړه شروع کړې تاسو پاره کې در اصل کې ویلې کیږي یو بل دکی ورکول شورې جوړ کړی وي اخوا شه دا تا وجل دی وځل تراغلې ولاړې بل اخوا شه دا تا وجل او پکې نه قاتل پتن لګی رچ دا چا قاتل مونږ ور خپل دي کې ور کوله اخوا شه دا تا وجل او دې مطلب داو تخالفتم فيها تاسو پکې اختلاف والله مخرج ما کنتم تکتمون الله رسول کیو دا چې تاسو وای چې پټولم سړې مړ شو دا ولی مړ شو دوه وجې دي یو داوا بر اسرائیل کې یو سړې ډیر مالدار خو میراثو بچی نو او ریرونه هغه ول د کاکا وو سو ده کله مړ کې کاکا نه مړ کېده نو چې نه مړ کېده نو یو راره ویل دا به کله مړ کېږي دا په ډوره قصه ده نو هغه مړ او لري وګورځو بیا ویل د کلی کې زما تر چا وجل دی د دې د پاره مسله دا ده ګوره چې څوک څوک مړ کی کنه نو قاتل به د مقتول د میراث نه محرومي لکه یو پلار زوی راولېږي خپل پلار یې مړ کړ د پلار مال میراث دې د چا د زامنو دی کنه خو هغه قاتل زوی له میراث کې څه نه ملایږي دا خو ځکه بیا به ډیرو خلکو د پیسو د لپاره خلک وجل چې دې زر مړ شي چې ما تر څه پاتې شي قاتل به همیشه د مقتول د میراث نه محروم وي نو د اوس دا پلار مر دا تر مړ کړ او خلکو ته نه وي چې ما وجل دی ولی چې میراث راته ملاوي بیا هو نه ملاوي نو بل ځای کې وغوڅو د مال د پاره دویم دا دی چې د لور ود دې ترې دا ډیره خسته و او دا د ترزوی په مین دا وراره په مین دو تر ته ویل چې دا لور مال راکا ول نو اکثر په دې خپلولو کې دا خبرې داسې چې تعلق خوب نه نو د ویل چې دا ترې نه راکې او بل چاله به ور کوي نو راشه دا تر د میز نه لري کچې بس کیسه خلاص شي نو هغه خپل ترې مړ کړ ان اول فتنه كانت في بني اسرائيل في النساء اول فتنه حدیث کې راځي بني اسرائيل کې چراغلې و دا د زنانو په باره کې و هغه دغه و چې بس مینو په ونه ور کول نو ترې مړ چې دا مال راځي او په کاروم دا دا چې کوم ځای کې الک رضای جنې رضای باغ ځای کې رشتہ وکړي زمون پښتانه دلته غرق دي الک به ته یو ځای دی او دی به نه موږ بدل دي چې ولا کوم کې ځان لکه کاغلې چې هغه درته کوم ځای دی الته ولا وکړي او جنې به ته ما غلا ورکړه دا وینا دا دې په ګلا ولې ویل هغه به د څه چلور کې چې هغه دعا د پښپتي وتختی نو بیا وځي دا څنګه نه په کار کنه بیا وې زه و شرمول مانو دا خو ته په زور خپل ځان شرم نو اوله فتنه په بنی اسرائیلو کې د زنانو په باره کې راغلی و نو د د پیسې د دې جنۍ لپاره د خپل تر مړک بل ځکه وګرځو قاتل نو معلوم موسی علی السلام ترالل چې سړی مړ دی قاتل نه معلومیږي وسو نو هغه ویل غوښه مه سه ملاله کړی دا کنه ډوکی پراته دي یو اندام را واخلې دا مړې به پیوو نو دا خپل قاتل په خپل را ژوندې شي وبخي دا معجزه و د موسی علی السلام خان دی غواګه څه کمال نه و یره خو چې د غوان دا مې را واغستو مړې پیوو کنه مړې را پاس تپوس یې ترې وکړ د ډېرو خلکو په مخ کې ته چا مړ کړی؟ نو هغه هغه چې چا وجلی هغه خپل قاتل باندې ګوته کېښوده وایي ډېر وجلی به نو ټولو خلکو ته معلومه شوه چې دا پلاني کړی دی او بیا واپس هغه سړی مړ شو صرف د دې یوې خبرې دپاره الله را ژوندی کړه که نه چې قاتل یې وښوده بېځای خلک دې بد شو چې چا باندې دروغ دعوې کېدې نو بیا د خلق اختلاف جوړ کوی دا خدا سي مونږ یاد کړو دا د وغه د لانجه جوړه شو ثم قصد قلوبکم کې هغه ته اشاره شو دا یو معنا ده چې د غوا په اندام یو وی ګوره معنی ته فقلنا پس مونږ وی زریبوه او هه د میت لرا به بعض ها په بعض اندامونو د دې بقره باندې حل شو مثلا دویمه معنا کدا مستقل معنی شي کنه غوالم ته ضرورت ناراضي هغه دا نو دا مړې د د لاس را واخلو دا نور بدن په هوا دا خپې را واله د بل خپې سي هو بس دا برا پاسي کذالک یحیی الله الموتى دا دویم دې شم مولانا سي دا سړی مړو کنه الله را ژوند دې کچې دې دنیا کې الله مړي سکړي ژوند دې کړی دا رنګ ژوند دې کې الله تعالی مړو لره وي یریکم آیاته او خیر تاسو تنخې د قدرت خپل لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار والئ د يهودو دا خصوصیت تر تاسو وکړه کنه قباحت چې د پیسو د پاره او د نور خبرو د پاره وګوره په معمولی خبرو مړیم کوي ښا ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك بیا سب شزرون استاسو یا خطول بنی اسرائیل یا ورسد دی قتیل دا څه سخواله نه مراد لکه ګټه چې څنګه په خلکونو نه ماتي دا ظلم نه ماتي د دې سخواله نه مراد څنګه چې ګټه هغه کې انابت او اذعان کم دی نو دارنګ په دې کې کم دی سخواله په دې ترتیب باندې چې دا د الله نه یریږي نه الله ته رجوع نه کوي داسي وان من الحجاره یقینا باز د کټونه لما خامخ غدی تفجر منه الانهار چر روان شي دا غین نه رونا وان منها یقینا باز د کټونه لما خامخ غدی یشقق چوچوی فیخرج منه الماء پس راوزی دا غین او وان منها یقینا باز د کټونه لما خامخ غدی یهبت من خشیت الله چرار غړي د یری د الله نه وما الله بغافل عما تعملون او نه د الله نه خبر دا غنه چې تاسو کوم عملونه کوئ مولانا صاحب دلته ګورا امام مجاهد رحمت الله علیه لیکلی دی کله ګټه وچوي او لګي په تیر روان شي او کته نیرونه روان شي او ګټه د غار نه غړي دا ولي کیږي دا ټول د الله د یری نه نو ګوره تا نو هغه ګټه خا ده وچه ګټه د نیرونه کې بهیږي وچه ګټه د لګي لګي اوبه ته بهیږي او دارنګي رارغړي ستا د سترګو نه اوخ کې د الله د یاري نه راونه وته او نه ستا په دې زګي د الله نه چرته یار را الله نو تا نه هغه کانې مړه خره ته خو د کانې نو سختي دا خبره صرف ځان سره یاد کړئ تفصیل به ان شاء الله چرته په بل موقع کوو کچر ترا لګلې وي مونږ دا قران په یو غر خام خالد له بو تاغیل را جزی کونکې او ټوټه ټوټه کېدونکې د یری د الله نه نګور غر الله وی کما قران را لګلې وي نه په ټوټه ټوټه شوی وي دارنګه سورته احزاب دوا وی آیت کې فابین ان يحملنها واشفقن منها اغه ویریدل د خیانت داغینا او خیان ویریدل داغی د خیانت نه وحملها الانسان وخانها الانسان انسان په خیانت وکړ ځکه چې انه کان ظلوما جهولا یقینا دا انسان چې دینو دا ډیر ظالم او جاهل دی ګور دې په دې کې خیانت کوي نو دا غرونه او زمکه او اسمانونه په خیانت نه لیکل دا یریږي د الله نه کړ سورت بنی اسرائیل کې راځي 44 کې و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم اس یو شی نشتا مگر هغه د الله تسبیح وای لیکن تاسو په نه پويږئ دارنګي سورت فصلت کې وشتمایا قران د دې نبی ډک دی کنه نو جماداتو کې هم خشیت الهی شتا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام له چې منبر نو جوړ شوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ونوا ویم یو د کجوري یو لرګیو ستنه وته وی کنه استوانه ستنه د مسجد نبوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا استنې خواته ودرې د اوچ استنو اوچا لرګې اوچ شو نبی علیہ السلام باغی ډنډه ډله غولې ودا سه خطبه به ویلا کله چې نبی علیہ السلام له منبر تیار شو انو نبی علیہ السلام منبر ته چې کله وختم نو حدیث کې راځي چې اغستنه چې وانه فلما تحول عنه حنا کله چې نبی علیہ السلام منبر ته بدل شو دا غستنه نه نو هغه چې نو حنا پچ وشو جړل نبی علیہ السلام منبر نه راکوشو او هغه نه لاس تاو کړل او هغه غلې کوله لکه د ماشومې چغې والی ولی چغې والی د نبی علیہ السلام پس خفاوه چې زمانہ غ برکت منبر ته لاړ او زه محروم پاتې شوم دارنګه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان حجرا کان یسلم علی فی الجاهلیت و انی لعارفه الان مال نبوت لا نو ملاو شوه یو ګټه و چې کله بداغي په خوازه تیرې دما نو هغه ګټه به مال आवाज راکو السلام علیک یا رسول الله هغه به په ما باندې سلام اچو اوس مې هغه ګټه زه پیژنم نو ګور هغه ګټه نبی علیہ السلام باندې سلام کړي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي زپ جبل سبیر باندې د پاس روانو ما نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې ما تا غر اواز راکړ اهبت فإني اخاف ان يقتلوك على ظهري اې د الله نبی ته زما په شا باندې رواني کافران اسنه زیریږم چې تا راشي او زما په شا باندې شهید کی وجني نو قیامت کې به بیا مال الله عذاب راکړي چې تا زما حبیب نشو بچ کولای او زما وس نه کی وای فناده حرا الی یا رسول الله حرا وت आवाज ورکړي چې ما طرف تراشه د الله رسولا حدیث را قرطبی نقل کړي نبی علیہ السلام په غر روانو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام او ابو بکر او عمر او دارنګ عثمان نو ناسا په غر په خوځیدو شو نبی علیہ السلام ول لتر اخلاص کړه وای اثبت فانما عليك نبي وصديق وشهيدان ودرېګه وزما استاد شاد پاسه یو نبی روان دی یو صدیق روان دی او دوا خلق دی چې دې تورستو شهادت ملاوي نو دا ډیر دلایل دي داسې چې دا غینه دا معلومیږي چې هر شی د الله تسبیح وای او هر شی کې د الله نه یارشتا نو دلته ځکه وایي چې بعضې ګټي د الله د یاد نه راغړي وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله تعالی نه خبره دا غینا چې تاسو کوم عملونه کوئ تاسو د اعمالو نه الله غافل نه دی جزا به درکړي ابتت معون ایتم کوي تاسو اے مومنانو ایمنو لکم دا چې دیبا تصدیق کی تاسو دا تمته مکوي چې دی بس تاسو خبره تصحیح وي ولی وقد کان فريق منهم فتحقیق سره موجود دا اوسم یو ډله د دینا یسمعون کلام الله او ری هغه د الله کلام قران یا تورات ثم يحرفونه بیا بدلی دی هغه لرا من بعد ما قالوه پس دا غیر چې خپوا شي پاره او هم یعلمون او دی خپویږي چې دا دی تحریف کوي الله وی دا ته مت مکوي چې دی بس تاسو تصدیق کی دا زدیان دي هغه صحیح مطلب خرابې د قصه او پای کې تحریف دی د دې کار دې تحریف کول افتت معونه کې دا استفهام انکاری دی دا ته مت مکوي چې دی بس تاسو تصدیق کی مبتدع او مشرک نه بدا ته منه کې چې دوی به زما د خبرې تصدیق کوي دوی به وسی ستاره خبره خلاف کوي و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا دا دویم قباحت منافقت کله چې مخامخ شي دای کسانو سره چې ایمان راوړی دی نو هغه ته وی آمنا موږ به ایمان راوړی دی رجی بس موږ د خپل دین پریدو خې ایمان قبول کړو و اذا خلا بعضهم الى بعض او کله چې ځان لشي بعض د دې بعض نور سره خپل مې چې ځان لشي قالوا نو هغه وتوي دا مشران دې کشران وتا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم آیا تاسو خبروي او بیانوي د مؤمنانو لره یعنی بیانوي د مؤمنانو تبما اغا فتح الله علیکم دو مطلبونه تاسو ته هم توجه کوئ په دې يهودو کې بعض منافقان هغه چې مؤمن سره کې نه استوي موږ ایمان راوړل کافرانو خاله بلاوي چې موږ تاسو مرګري یو نو د مشرانو او تویل ګوره د خلی ته لمونه دانګي په لاس ودرېږي دا خپل خبرې د مؤمنانو ته مو وایي دا کشران يهود چې برال مؤمنانو سره بکین استل نو دوه قسمه خبرې بدای کولې د دواړو توجيهات زکو مخه یو دا چې دوی به ورته دا ویلې یره زمون پلاران نه په دې باندې ډیر ناکاره ناکاره عذابونه راغلي په خوا کې خنجران جوړ شي او شادوغان کې جوړ شي لکه مخې تیر شو کنه او داسې داسې ناکاره ناکاره عذابونه پر راغلي نو د مشرانو به ته ویل چې ګوره د مؤمنانو ته دا ونه وایي چې زمون پلارانو باندې داسې داسې عذابونه په خوا راغلي دي دا خبره بچاته نه کوي دا پټي وساتي بیا به وای چې مونږ ستاسو نه عزتمن یو کنه تاسو پلارانو باندې څنګه عذابونه راغلي زموږ پلارانو لیکلو داسې نه راغلي نو دلیل بدل باندې نشي نو د دې معنی مطلب به دا شي ګوره چې دې باندې مؤمنانو ته د خپل کیسې کولې نه د مشرانو به دا بوته نه کوي دا تحدثونهم ایتا سو بیان اوی د مؤمنانو ته بما اغا عذابنا فتح الله علیکم چرا کولا کړي والله پتا سو ان تاسو مشرانو باندې لیحاجوکم به عند ربکم دې د پاره چې جګړو کی تاسو سره پاره باندې پنځ درف تاسو دا یو مطلب دویم دا دی به چې د مؤمنانو سره کېناستل نو کله کله به دا رښتیا خبره راوته یره چې اوسه دا دې ماپیو کې کنه لکه زموږ په کتاب کې استاسو د پیغمبر علی السلام ډېر صفاتونه لیکلي دا نه خې په کې لیکلي دا یې لیکلي دا یې لیکلي دا ادا بالکل دا سي پیغمبر دې خو لکه وسو کومړه مشران دې مونږ ویلې نشو نو دا به د مؤمنانو ته ویل نو د مشران وتل چې خدای ورکه په خپل لاس کې دی دا خبره تاسو ولې خلکو ته کوی بیا به وای چې ګوره دای منلی دي چې دا پیغمبر زمو په کتاب کې ذکر راغلی دا صحیح دی خو ایمان په نه دراوړ دلیل به باندې نشي قیامت نو دا نه خې باندې ته نه بیانوي تاسو به ته دا څه وای چې زمون په تورات شریف کې چې کمینه خې دی هغه په نبی کې ووم نشته دی داسې ورته وایي چې څوک سره ملګری کیږي نه نو دا معنا اتحدثونهم ایتاسو بیانوي د مؤمنانو ته بما اغا خبر فتح الله چې کلاو کړی دی الله کار کړی دی الله علیکم پتاسو د دې نبی صفاتونه لیحاجوکم دې لپاره چې دلیل نشي تاسو باندې به پاغه دربکم پنځ درب تاسو ادا چې صحیح علم مسند نه پډې ریری نیم حکیم خطر جان انیم مولا خطر ایمان بیا دا ډیر چنچنه ونی دا بس بیزه فتوی او بیزه چې در چیلنجونه لوی غوبل جوړ کړي لا یعلمون الكتاب الا مانیا نه پیږي په کتاب باندې الا مانیا مگر صرف په حفظ او قرات باندې بس دوی لا يعلمون الكتاب الا امانيا نه پويږي په کتاب باندې الا امانيا مگر تشت درو قصو باندې پويږي بے سند بے دلیل قران دلیل د دې سره نه حدیث به سره نه صحیح خبره بنی خو دروغه بے سند خبره بدتې دي یا لا يعلمون الكتاب الا امانيا تفسیر معالم التنزیل معنی کی قیل ارادو بها الاشیاء التي كتبها علماؤهم من عند انفسهم هغه خبرې ته مراد دي چې هغه د خدای کتاب کې نه د دې مليانو د ځان لیکلي وي پلاني کتاب کې دا لیکلي دي پلاني کتاب کې دا لیکلي ایو خزه خاون ته ویلې وای مال نه تخې راوړې زه نو دا پوزه کټ کوم ته مال نه تخې راوړې زه دې هغه مولا نه منم کتاب نه منم نو دا خبره به رقم زنه منم منلو خبره خو د الله د کتاب خبره د منلو خبره خو د الله د نبی د حدیث خبره چې کتاب الله کې نه په حدیث کې نه نو دا غي بس حیثیت صحیح ده بیا چې یو خبره د دې په تایید کې نه به مني دا نه چې د قران حدیث خلاف یو هغه به مني نو باز د دې نامیان دي نه کوي کتاب باندې الا مانیا بل معنا مگر تش په دروغ باندې یا تش پر زوګانو پس روان دي بس په خپل خلق نه کوي به ایدیهم دا معنی ده یعنی من تلقاء انفسهم د ځان نه دي کی خان لیکل خو خلق کوي خو د بل چنه نقل کیږي دلیل باندې وکي د به دلیل د ځان نه لیکل کوي ثم یقولون هذا من عند الله بیا وای چې دا لیکل د الله د طرف نه دی ویلي کې د ځان نه او دا د الله د طرف نه راغلی لیشترو به ثمنا قلیلا دې د پاره د لیکل کوي چې واخلي پاره دا دنیا لگا دروغ لیکي او پیسې پیري فویل لهم مما كتبت ایدیهم بس هلاکت دې د دې د پاره دا غینه چې کوم لیکل کړی د دې د دې لاسونو وویل لهم مما یکسبون او هلاکت دې د دې د پاره دا غینه چې دې کوم کسب کوي دلته ګوره مولانا صاحب سخت حکم الله ولګاو درې کرت لفظ ویلې را الله وی دی له هلاکت دی مون خو معنا دا وکړه خدا ویل دې څه شي نو یو قول دارې نو د عام غر ته خطر څونه ګران دي چې بیا د ور غري او د عام غر نه درغړې دل بسنګې نه چې د ور غري نه لاسره درغړي یا علما وای ابو سعید خدری رضی الله تعالی وای چې هو واد بین الجبلین فی جهنم جهنم د سینه ده ها چې بس یو کوی راګی دا یو ډیر لوی شعر په دې کې به غرونه میخا د اور غرونه وي او سخ سخ منازل وي پکې زینه وي د اور نو دا د جهنم کې به دوه غرونه او دا ویل دا غي دوه غرونه مېس کې یو کنده ده او دومره خطرناک کنده ده يهوي فيه الحاوي 40 خريفا چې یو سړی او تدبر نه ورغورځي نو سلويخ کاله په پرېخته تلو باندې سره لګي نو دغه ناکاره کنده د جهنم الله وی دا باغ خلق له ورکو دریم سفیان او عطا ابن یسار سے وی هو واد بفناء جهنم من سودید اهل النار دا د جهنم سره چوخته یو کند به جهنم کی ولکه یو غاړه ده او دا باغ کند چې دا جهنميان په دې اور کې سوځي د دې د بدن نه چې کومې ویني او زوی او د اسخه او بل رواني هغه ته دا به دې کنده کې جمع کیږي دا چې څوک درو وای په الله دا ټول به دې کنده ته ورځي دغه بوته زهراوی سي وای دا په جهنم کې یو خاص دروازه د پاغي به ورلن نه کوي ابن عباس سي وای چې سخت عذاب ته اشاره خلکاری او قول د بل نه تیز دی کنه ناکار عذاب اوس ګور دلته دا لفظ ویل درې کړه ته راوړل ځکه چې دا ډېر لوی جرم دی تا باندې یو سړی درو جوړ کی ته څونه خپکه تا یو خبر نه کړو پلاني دا سی ویلي دي کنه نو چې تا لاغه سړی مخې لرا شي نو سستا و تړو وسې کنه نو چې یو سړی ظالم په الله درو جوړي چې الله یو خبر نه کړو الله دا سی ویلي الله باغت نه پوسه خو ولې لکه ته په الله درو جوړې دا درې کرکې ویلې ولې راغله یا خدا دا چې دا ګناه ډېره ناکاره و نو زکه او یا دا چې خلک درې قسم دي یو چې دا کم سړی لیکي دویم دا لیکل ځان له ګناه شو دې د پاره وې دویم الله ته نه منسوب کړي نو دا ځان له ګنا شو نو دې لپاره بل ویل دریم مقصد سره دنیا حاصل اول دي دا ځان له ګنا شو نو دې لپاره بل ویل یو دویم دا یو دې کاتب لکه ته اوس کتاب لیکي غننه ته کاتب نه غننه ته به کاتب لور کې چې دا مال په کمپیوټر ولیکا یا مال په لاس ولیکا نو هغه کاتب چې د خدای کتاب لیکي هغه ته پته ده چې دا د الله کتاب نه دی وای دا الله ویلی دی دا غلط خبره غلط کتاب هم چاله نه لیکي ګوري هغه لم هلاکت چې دا چا ول وړو چې دا مال ولي کنو دویم ځل ویل هغه لر شو او دریم چې څوک ګوري او بیا بیا عمل کوي نو دریم ځل ویل هغه لر شو کاتب لا چې چاله لیکي څوک ګوري نو ځکه درې ځل ویل شو یا حالات درې دي یو دنیا دویم برزخ دریم قیامت په دنیا کې حالات قبر کې برزخ کې حالات او په آخرت کې حالات ځکه درې کړه ته ویلو یو ها په دې زیاده حواله ځان سره یاد کا مرګ او ژوند سپته نه لګي تفسیر قرطبی دلته لیکلی دی بیا وی فی هذه الآیه والتي قبلها دا انسان د دې سخت وعید لاندې دم نه دی داخل دی ول عذاب الالم او د دې سخت عذاب لاندې دی داخل دی درناک عذاب لاندې وې د دې خلاصه وره د دې آیتونو د دې مخکنو آیتونو مطلب دا شو دې نه یراولیو نبی علیہ السلام ویلو چې بنی اسرائیل دوه ویاړلې جوړ شوی او زما امت کې بدرې ویاړلې جوړ شي دا ټولې په پور کې پرتی مګر هغه ډله باندې چې کوم زما او زما د صحابه تابع ده قل اتخذتم عند الله عهدا نور توای عین ولید تاسو الله سره وعده فلن یخلف الله عهده پس چر خلاف نه کوي الله د خپل وعده نه ام تقولون ام پمانا دو بل بلکې وای تاسو علی الله فالله ما لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ مولانا صاحب د دې آیت سمانه یو قول دارې چې نبی علیہ السلام يهود ته ویل چې من اهل النار جهنميان څوک دي نو يهود ورته ویل چې مونږ یو ځکه ته پته و چې مونږ به جهنم ته ځو وای ثم تخلفون انتم بیا به تاسو زمونږ نه رسته پاتې شئ مؤمنان او مونږ به نه راوځو نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام ته کذبتم دروغ موي تاسو ته پته ده چې موږ تاسو نه رسو باندې تاسو باندې شه جهنم کې نو دا یې تراله دویم قول دار ابن عباس رضی الله عنهما نقل لی نبی علیہ السلام مدینه تراغه نو په مدینه کې يهود درو یو خبره جوړه کړې و يهود به ویلا د ټولي دنیا ژوند به وزره کالي دا کور د خپل خبره د دنیا ژوندۍ به سونه کالي 7000 سال او وی مونږ له به الله پاک د هر زر کاله مقابله کې یو ورځ عذاب راکړي دا کوم خدای الله د پیغمبرانو نصیب کړو وسیو وای مونږ به گزاره کوي کنه نو د زر کاله مقابله کې به یو ورځ عذاب نو د جهنم کې به مونږ سره پورا زیو او بیا به ټول عمر مزي کو بیا به دیو نبی علیہ السلام او توخان تاسو ولې موحدین چې تاسو بیا راوځئ یا د يهودو به داسې ویلا وې د جهنم په دې دروازه چې نه نوځي کنه او په بل دروازه وځي نو سرويخ کال په دې کې لګي سونه سرويخ او موږ يهود چې موږ د پیغمبرانو بچیو موږ الله گزاره کوي نو یې موږ به څه کار کوو چې د یو کال عذاب نه سفر دا په یو ورځ کې ختم نو د سلويختو کالو سفر به موږ په سلويختو ورځو کې وو نو پورې بل ګټ ته ووزو په هغې به راوځو بس لاس ها داسې ظالم زامنو ګوره ته دا خپل شاخ چې به جوړه واغه داسې کله به دی ویله زمونږ پلانان وي د سخی عبادت کړو او الله قسم خوړل دې چې نور به ما کومه خو سلوي خرج بازار در کوم نه به سلوي خرج به الا یا معدودا او چې هغه تیری شي بیا وسلی بیا عذاب نشتا نو الله پا وعده کړی د خود چا سره الله ویلی دي چې د کوم سړی عقیده د توحیدی هغه به همیشه جهنمی نه نو يهود تاسو خو توحید نه دی منلی تاسو همیشه جهنم همیشه چې کوم دینو به جهنم کې ځکه یې جهنم نه شي راوته چې تاسو موحدین نه یې که تاسو موحدین وئ نو بیا به تاسو الله د جهنم لا کله راایستي وي چې توحید په کې نشته نو سر براوځي الله وی وقالو دی بوی لن تمسن النار ایچره بنر رسیږي مونږ ته اور الا ایام معدوده تم مگر یو سورج دشمار قل تو ورته وای اتخذتم عند الله عهدا اي تاسو نیولې ده الله سره وعده دا ته الله چرته ویلي دي چې دون ورځې به عذاب بیا باندې نه دی وی فلن يخلف الله عهده پس چر خلاف نه کوي الله د خپل وعده نه ام تقولون على الله ما لا تعلمون چې دې په شرک باندې مرشي فولائک اصحاب النار پس دا کسان چې دې دې خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دیو په دې اور کې همیشه کم انسان چې شرک وکړ او د شرک سره د دنیا نه لاړ نو دا انسان همیشه جهنمی دی او دا په ټول عمر په جهنم کې دی باندې راوځي او زیره والذین کسانا منو چې ایمان راوړی دی او عمل الصالحات عملونه کړی دي نه اولای کدا کسان اصحاب الجنه خاوندان د جنت دي هم فیها خالدون دی په دې جنت کې همیشه ایمان والا به همیشه په جنت کې او د شرک والا به همیشه په جهنم کې تر دې ځې پورې دویم خطاب او ختم شو